ما تاسو ته ویلو چې هغه تاسو ته مدد درکړي د قران کریم په فهم کې بیا هغه قواعد چې تاسو ته د قران کریم په فهم کې او د هغه باندې پویدلو کې مدد درکړي هغه بیا درې قسمه دي څو قسمه درې قسمه یو هغه دي چې ټول قران کریم پورې متعلق دي یعنی ټول قران کریم سره تعلق لري او دویم قسم هغه دي چې هغه د هر صورت سره تعلق لري او دریم قسم هغه دي چې هغه د هر آیت سره تعلق لري نو دا په دریو نوع باندې په دریو مقاصد باندې مونږ تقسیمو اول مقصد کې مونږه هغه بنیادی مقاصد و لوی مزامین و لوی مزامین ستر غټ مزامین چې هغه په ټول قران کې بیانېږي هغه مضامین مونږ بیانو څوک دغه ډیروم بیانې مونږ یې و بیانو څوک نه هم بیانې دا سم پکې شته دی خو د اصطلاحاتو فرق ته دوره خبره نه ده و چې مونږ کوم بیانو په هغه کې اولنې اصل توحید دی دویم اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دریم نمبر صداقت د کتاب دی څلورم نمبر قیامت ته اثبات د قیامت دی او پنځم نمبر پاغي کې جهاد دی شپږم نمبر انفاق دی وم نمبر عقیده د ولا او د برا یعنی د دوستی او د دشمنی هغه ده او د دې سره بعض حضرات دا مزامین تقریبا نه تر رسي او هغه وسره آداب د معاشري اغا او ان امور انتظامیه د تنظیم آداب چورته وي هغه سره یو ځای کې موږ دغه د تنظیم آداب او د آداب د معاشري دا بیا موږ په باب د جهاد کې بیانو به هر حال دا و مزامین په دې کې د ټولو نه اولنې مضمون د ټولو نه اهم او غټ مضمون هغه د توحید دی او د توحید معنی می تاسو ته کړی و چې د توحید معنی سره الله جل جلاله سره شریک نه منل نه په ذات کې نه په صفاتو کې او نه په حقوقو کې د الله سره شریک نه منل دي تاسو ویل کیږي د توحید ویل کیږي دې ته وحدانیت ویل کیږي قران کریم موږ دغه قتل چې قران کریم دا مضمون په کم شکل بیانې په کم قسمونه بیانې نو غټ ما تاسو ته څلور قسمونه ذکر کړل که خیال کې مرাজি یو قران کریم د توحید د اثبات د پاره رد کوي په شرک فی العلم باندې چې عالم الغیب یو الله فرشتي نه انبیا نه جنات نه دغه شانتی انسان دغه معبودان باطل نه په مخلوق کې هیڅ څوک نه عالم الغیب یو الله دی دغه رنګ عالم بما کان او عالم بما یکون علم محیط د یو الله تعالی دی صحیح شو علم محیط بل چا سره نشته دی دغه شانتی ورپسې دویم نمبر رد کوي په شرک فی تصرف باندې د الله په قدرتونو کې د الله تعالی سره څوک شریک نشته دی دا کارسازی او دا کارونه چه کوي دا الله تعالی کوي بیا یې نظام په دوه قسمه دی یو نظام تکوینی دی او یو نظام تشریعی دی نظام تکوینی که هم الله تعالی مختار کل قادر قدیر ذات سوکت الله دی او په نظام تشریعی کې هم حاکم شارع مشرع سوکت یو الله تعالی دې دا مې ذکر کړو بیان کړی وی آیتونه پر تر او باسلی دریم نمبر عنوان او مضمون چکم دے نو اگر رد شرک فی الدعاء دے چې په مافوق الاسباب د اسبابو نه پورته دعا چې غواړو مدد چې غواړو د چا نه به غواړو د الله نه صحیح شو بیا هغه باندې دا هغه طرز او طریقه په قران کریم کې چې شرک په دعا باندې قران څنګه رد کړي نو په یو په لسو طریقو سره که تاسو خیال کې راځي لس حکمونه لګولیو چې څوک دعا د غیر الله نه وکي کافر دی مشرک دی ظالم دی غډیر فتوی وي بیا دا غینه پس رد د شرک فی العبادت یعنی توحید فی العبادت ثابتول چې الله تعالی په عبادت کې یک کی आवाज د معبود برحق یو الله دی او د الله جل جلاله نه غیر الله جل جلاله نه غیر بل څوک معبود نشته دی معبودان چې څومره باقی تیریږي هغه با معبودان باطل دي بیا د دغه رد د شرک فی العبادت رد چې کوم دغه قران کریم په کم انداز باندې کړو نو هغه مې ته بیان کړو چې کله نفی مجرد هغه پرون ویلو کله نفی مع الاثبات لا الا دواړه راځي کله چې کوم دې نفي د دغه راځي د براءت د صالحانو خلقو د معبودان باطلونه د شرک فی العبادت نه براءت کول د معبودان ا قران ذکر کوي هغه ملت آیاتونه ذکر کړو کله قران کریم چې کوم د نفي د موجبات د عبادت کوي ولی عبادت کې د کې سچل د کې سو جدا د کې خو یو فائدم نشته چې تر د عبادت کې کله مطلب هغه صفات د معبودانو باطلو ذکر کوي کله به هغه صفات ذکر کوي چې هغه نه ودا ثابتي کی چې دوی د عبادت حقدار نه دي او کله به قبایح د شرک فی العبادت وی چې بیا مې ته هغه اتو قبایح د ذکر کړو او کله به د توحید فی العبادت فواید د ذکر کوي هغه مم د ذکر کړو لس نو دا په دې طرز باندې دا سلور قسمه شرک رد کړو نو ثابت کړو څه شی توحید توحید د الله تعالی الله عالم الغیب دینه دا معلومه شو عالم الغیب یو الله دی بل څوک نشته دی متصرف خوش یو الله تعالی دی بل څوک نشته دی ها د دعا غوښتو حقدار فوق الاسباب یو الله دی بل څوک نشته دی معبود برحق یو الله دی بل څوک نشته دی دا مسله د ثابت کړه دویم قسم دا شرک اعتقادی که تاسو خیال کې راځي دویم قسم شرک فعلی او توحید فعلی ما تاسو ته وی دا زمونږ د استادانو اصطلاح ده توحید عملی غنی شرک عملی علما کله ریا ته وی ریا خو ریا شرک اصغر دی یو په شرک اکبر کې شرک فعلی دی شرک اکبر کې شرک فعلی څه ته ویل کیږي شرک فعلی دی ته ویل کیږي دو قسم دي شرک فعلی یو چې کوم دی په تحلیل او تحریم کې د الله نه غیر بل چا تصور کول دي اختیار ور کول دي او یو په نذور کې نظر سره نظر د الله نه غیر بل چا له نظرونه منل او منخت منل دا د شرک فعلی اقسام دي دا دوه قسم دي ښا تحلیل او تحریم کې مقصد دا یاد ساتي دا خو مخ کتاب ستیر شو هغه په حاکمیت کې لیکن دا تحلیل او تحریم بدل دی هغه کفر او دا شرک دی کفر دام دی خو لیکن دا بیل کفر دی دا کم شرک دی چې شرک په تحریمات الالهیه وای سو ته وای شرک په تحریمات ورته وای بیا تحریمات دو قسم دي یو تحریمات الهی دي یو تحریمات تغیر الله صحیح شو نو تحریمات الهی صحیح او تحریمات د غیر الله سدي دا باطل دا به راته ښایي د دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی چې یو څوک د الله جل جلاله هغه سيزونه د الله جل جلاله هغه سيزونه حرام کی چې کوم الله تعالی حلال کړی دي د صد وجنا خوفا من الغير وتقربا اليه د بل چا د ډار د وجنا چې او کدا کار مې وکړو نو دا نقصان برات را ورسیږي وتقربا الیه او غبل چاته په ځان ورنږدې کوي چې کچرته زه دا شی حرام کم نو ما زه ما ته په تقرب حاصل شي نو دا څه شی دی دې ته ویل کېږي شرک په تحریم دې ته سوي شرک په تحریم دا شرک فعلی په اقسامو کې راځي ښا قران کریم دغه شرک چې کوم دی د دې رد کوي خو په کوم انداز باندې کوي نو طرز دا چې دا په سو عنوانات باندې قران کریم رد کوي اولا که دا طریقه کار وي د قران کریم چې امر کوي بتحلیل ما احل الله الله جل جلاله چې کم شیان حلال کړی دي نو تا ته وایي چې دغه شیان حلال دغه شیان څه حلال او ګڼه دا حرام دا حرام و ما لکه سوره بقره یوصل اتش پیته 168 نمبر آیات سوره بقره کې 168 نمبر آیات راو باسي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے خلقو کلو خری تاسو مما د باز یا غنه فی الارض چې پزما کې دی حلالا طیبا حلال پاک وای خری نو دا بس څه خورم پوه شو دا ټول سیزونه دا د خوراک امر خو د وجوب د پاره امر د وجود د پاره ور د خوراک بیخي واجب ته چار سبب خورم چې صح حلال دې به خامخا خورم نه نه علما کرام دلته کې وای دا کلو مما فی الارض حلالا طیبا چې ده نو دا د رد د پاره د په هغه چا باندې چې هغه حلال په ځان حرام کړی نو دا د اباحت د پاره دي ځکه علما وایي چې دا امر د سره پاره د اباحت د پاره یعنی دا مباح غنی د ځان د پاره چې کوم چیزونه الله حلال کړی دي نو هغه څیزونه ځان د پاره مباح کوي د خوراک د پاره مباح کوي حراموي یې ما مطلب دا دی ښا دي ته ویل کیږي امر بتحلیل ما احل الله امر په حکم په د هغه څیزونو په حلال ولو سره چې کوم الله حلال کړی دي چې الله حلال کړی نو ته ما حراموه دغه رنګي دا کلو کلو بیا ډیر راځي 172 کې بیا راځي 168 کې مخ کې تیر شي بیا 172 کې راځي یو سل دعا ویا کې یا ایه الناس کلو مما رزقناکم ها بیا راځي کنه دا بیا کلو د دې کلوم دک معنا راخه دغه شانتي سورته مائده وګورئ سورة مائده شپږمه سپاره اټاسی نمبر آیات اته اتیایم آیات ته هلته وی فوکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا او خری تاسو دا اغنا چې الله رتا رزق در کړی دی حلالا طیبا حلال پاک دام دغه ځای کې د تحلیل ما حل الله د پاره ده ښا دا نو چې کنه بس خوراک خامخه دا غسلین واجب دی او فرض دی نه چې تاسو مړه خوړې شي هغه خره خو حرام وای ما خدان بنده و ما خوشوي دا کار مکوه دا رنګ سورته انعام ورپسې ده او اتمه سی پارا کی سورته انعام دی 118 نمبر آیات یوصل او اتل سمایات ها یوصل اتل سمایات پیدام کو فکلوا مما ذکر اسم الله علیه نو خری تاسو مما د هغه سيزونه ذکر اسم الله علیه چې ذکر شوی نوم د الله پاغي باندې په وخت ذبح کې په وخت ذبح کې په نوم د الله ذکر شو نو هغه خوري ان کنتم بیااته مؤمنین کچری تاسو پایاتونو د الله تعالی باندې ایمان راوړونکي د ایمان تقاضه دا ده چې تحلیلات د الله تعالی حلال وګڼه، تحلیلات د الله تعالی مه حراموه. دا یې دغه شو، ښه؟ دا یو طرز شو. د څه دپاره؟ د رد د دې قسمه شرک دپاره یو طرز شو چې نه نه حرامول مه کوئ، حلال یې وګڼئ. دویم عنوان او دویم طرز یې دا دی چن چې دغه براه راس پر تراشی چې نهي به وکي منه به وکي د تحریم د ما احل الله نه الله چې کوم چیزونه حلال کړی دي هغه محراموي اوس دوی ته وی کنه هغه حلال کړي اوس په د ښکارا صراحتا منې کوي چې می حرام و دا دویم عنوان دی دویم طرز دی دا لکه سوره مائده ها سورت مائده 87 نمبر آیات کې راځي و اتیایم آیات کې راځي ها یا ایها الذین آمنو ای مومنانو لا تحرموا ستس لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم ما حرام وی وسته وی ها می حرام وی پاک هغه چې الله حلال کړی دي تاسو لپاره ولا تعتدوا او تجاوز مکوي د احکام د الله نه دا غینه تور تیر شي د ځان نه پکې احکام راو باسه مکوي ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله تعالی نه خوخی هغه تیروتون کی د احکام د الله نه داسو دریم عنوان دریم عنوان بلتا په دې خبره لګی چې تحریم د ما احل الله د الله د حلال کړو شو سيزونو د الله د حلال کړو سيزونو حرامول چی دی دا کذب دی دروغ دی او دا افترا ده په الله باندې دروغ تړل دي الله ته دروغ نسبت کول دي ښا چې ته یو شی الله حلال کړی دی او تر پاسې دي چې دا منګه څکلو بند کړو حرام نه کړو نو دا حرامول څه دي دا کذب و افتراء علی الله په الله باندې دروغ تړل دي او افترا ده ښا لکه سورته مائده دغه سورته 103 نمبر آیات یو سل او درې میات ته ها صحیح شو ما جعل الله من بحیره ما جعل الله ند مقرر کړی الله تعالی من بحیره کما بحیره بحیره غ وقت کټ کړی شوی ولا صائبه او ناغه صائبه خوشوی هغه صائبه چې هغه به دغه کړی وا داغي به اشاره کړی به ویل چې لپاره د خپل الیه او د پاره ولا وسیلت او ناغه پیوسته کړی شوی ولا حام او نا هغه حام حام دا سدی دا سلور سیدنه دیسو دا سلور سیدنه چی دی نو دا امام بخاری رحمه الله وی وی الذی یمنع درها للطواغیت بحیره هغه ده چې د هغې شوده چې کوم دی نو د تواغیت یعنې د باطلو الهو دپاره بند کړی شوی چې دا به صرف د هغې کار وي دا ګورئ د هغې من جوور نه بغیر څوک نشي خوړی که ګوتې دې وروړې غار کېږي پوه شوې نو دا به څو دا به دوی کول دې ته به بحیره وي ښه د دې دا به څو مخصوص مقدار ان شاء الله چې کله صورت راشي بیا هغه ځکه پوره تفصیل لته کوم چې بحیره کې سورہ اقوال مفسرین او صاحبہ کې سړي نو هغه به دا خبره کوله چې رورا یو خاص مقدار بچی به راوړل نو بیا به دا هغه وخت کټ کړو پوه شئ ایته بحیره وی بس د دې شو د بس صرف اوس د دې الہو ته وقف دي د بل چا پکې سکار نشته دی هغه باطل او الہو ته به وقف کړه دې ته بحیره وی صائبه چې دا نو هغه د یسیبون لالهتهم دی به هغه دغه کړه ایثاره به کړه د خپل الهو د پاره او په لا يحمل عليه شيء په دې باندې به هیڅ شی د پاسه نه کې خو دوی ګوره دا صیبه ده پوښوي دا صیبه ده دې ته بس نه وایي دریم قسم وسیله او وسیله به هغه وا چې هغه به بچي اوځي ګول او بیا به د هغه د نر بچي سره مذکر بچي په یو ځای پیدا شته او امین د پیدا شي به دا وسیله ده نو دې ته ځکه وصلت به اختها او شکنا دا خپل خور سره پک ملاو شو وصلت به اخاها به اخیها او به اخاها دواړه راځي دا خپل رور سره ملاو شو نو بس د دې به اوس دغه نه کوي نو دغه وسیله او حام چې نو هغه به هغه چې نه او خبا هغه نه بلار بشوي مذکر به او لسم بچ کوم دی هغه چې بلار بشوي هغه مذکر بچی راړو نه هغه به حام وي په هغه باندې به وروره دغه نه کولو بار بوره به پنه وړه ودا د الها او د پاره دی دغه به هر حال دغه ټول چې وو الله وی ما جعل الله الله خدا نه دی مقرر کړی دا خو دې ځان نه مقرر کړ خاطر ځان نه مقرر کړ نو الله سوې فتوا په لګی ولکن الذين كفروا لیکن هغه کسان چې کافر دي ها دا کار کفر دی یفترون علی الله الكذب تړي په الله باندې دروغ دا په الله دروغ تړل دي چې دوی د ځان نه پاو زناورو کې دا قسمونه راو باسل الله پاک پکې نه دی راځي چې دوی پکې راو باسي نو دا حرام دي دا ناروا دریم کله به دغه تحلیل د دغه تحریم د پا مرد کول او شرک په تحریم د رد د پاره بس کوي دا خبره بکې چې تحلیل ما احل الله چې ده نو دا د مقتضیات د ایمان نه دی چا نه دی ایمان دا تقاضا چې ته د الله حلال حلال کا او د الله حرام څه کا حرام کا او هغه مخکې تیر شو فکلوا مما ذکر اسم الله علیه علیه ان کنتم بیااته مؤمنین الته سوره بقره کې تیر شو چې ایمان دې دغه د تقاضا دارا چې ته داسې وکړه بل عنوان بداوی چې تحریم د تحلیل د ما احل الله دا خالص توحید په عبادت ته خالص څه دی چې د الله حلال حلال کی دا توحید په عبادت ته چې د الله حلال د حرام کړ دا شرک په عبادت لکه هم سورته نحل کې راځي سورته نحل سوار لسمه سپاره کړي 114 نمبر آیات ته یو سل او سوار لسمه آیات فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا نو خورئ د هغه نه چې الله درکړي تاسو ته حلال او حلال پاک واشکروا لله او شکر ادا کوئ د الله تعالی په دغه نعمتونو باندې ان کنتم ایاه تعبدون کچریه تاسو خالص داغه عبادت کوونکی که خالص داغه عبادت کینه د الله حلال حلال دا الله حرام حرام کا او کنا ته وای چې خالص نکوما شرک کوما نو بیا داغه حلال به حرامي او داغه حرام به حلالي پنځم عنوان دا دی چې زجر ور کوي زواجر دی په تحریم د ما احل الله باندې زجر خو مې ته ویلو کنه شکنل دی صحیح شو کنه راټل دی زورن ور کول دی دا ورکی یعنی او هغه په څه کم انداز ما تاسو ته وی چې ورکی به دا غي د زورنی او د شکنلو انداز داده چې پاغي آیاتونو کې بس چل کوي پاغي کې بداوی بد اخلاق بد اقوال بد افعال بد اعمال به ذکر کوي چې ولکه دی بد اخلاق ته وګوره دی دا کار کوي دی ته وګوره دی ته وګوره دا برته ذکر کوي لکه سورته انعام یو سل او نلسم آیات ایک سو انیس نمبر آیات تا سره وباسي و مسی پارا کې دی اوس خو برته دا صورتونه مرو رو یاد شوي چې اردا پته یو سل نلسم ایک سو انیس ښا اوس شکانی ښا وما لكم وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لكم او سشم دي تاسو لرا لسمانه ای دلیل لکم ولک څه دلیل دی تاسو سره وما لكم او څه شوی تاسو لره نه څه دلیل دی تاسو سره الله تاکلو چې تاسو نه خوري مما د اغنا ذکر اسم الله علیه چې اغست شوی نوم د الله پاغي باندې د الله نوم دی په واغسته خو حلال شکنه بیا یې ولې ته نه خوري دا زورن ورکی وقد فصل لكم او یقینا بیان کړي تفصیلا بیان کړي دی الله تاسو ته ما اغسذنا حرم علیکم چې کوم حرام کړی دی پتا سو باندې الا مضطررتم الی مگر هغه چې تاسو هغه ته مجبور شئ د مجبورۍ په حالت کې تبي هغه حرام حلال کړی دی اخو براشي بیا ان شاء الله تعالی خو به هر حال په دې ځای کې دغه زورنه ورکړه زمونږ استشهاد دغه ځای نه دی زورنه ورکړه چې مالکم الله تاکلوا مما ذکر اسم الله علی ولید الله په نوم باندې حلال شوی شی نه خوري ځان نه بند کړي چې نه اپ ما بند دا نه دا بد نه خورم دا باندې کی دغه شان دی صورت انعام کې مخ کې لاړ شي 137 راو باسي یو سل و دیر سمات ها دلته د مشرکانو ته زور نه ورکي ښا مشرکان ته زور نه ورکي وقالو راو باسو وقالو وایدا مشرکان دا دوی بد اعمال بد اقوال بد افعال ذکر کوي هذه انعام دا ساروی دي وحرسن او دا فصل دي حجرن چې بند دي دا بند دا بسوک نخري څوک به خوري لا يطعمها نه بخوري دا الا من نشاء مگر هغه څوک چې مونږ یې وغواړو چې دې دی وخوري بزعمهم په عقیده د دوی باندې د دوی عقیده باندې د دوی د خپل عقیده مطابق هغه من نشا سوق دي مفسرین وای سنه صدنه الالهه هغه من جوران د خدایانو دی وی چې دا باغی خوري دا بل څوک نه خوري دا بل څوک نه خوري وانعام او نور ساروی دي حرمت ظهورها چې بن کړی شوی دي شاګان د هغه د سورلې د پاره په دې باندې سورېږي دا بندې وانعام او نور ساروی دي لا یذکرون اسم الله علی چې نه ذکر کوي دوی نوم د الله په هغه باندې په وخت ذبح کې ولکه په دې باندې ذکر کوي ها بس دې باندې بل الله نوم نه نعم الله وی سيجزيهم زرد چې بدله به ورکړي الله دوی ته بما د هغه کارونو کانو یفترون چې دوی تړل دروغ په الله باندې دا خو په الله دروغ تړل د ځان نه خبرې شروع کړې دي دا باندې او دا باندې دا بر فلانی او دا بر دی دا بل چاته نه حلال دا حرام ول دا ناروا دي دا دغه زجر ورکړو ښا دا زجر شو دا رنګم دي صورت انعام کې 139 پر پسې وګورئ یو سل او نه سل وخت نه دیر شمایا ښا دوایا تبادل وګورئ خالصۃ لذکورنا خالص حلال دی زمون د چا د پاره ساړو د پاره و محرم او بندي علی ازواجنا فخذ زمون باندې خذ به نه خوري وای ښا دا په کې ځان نه تقسیم وکړو و ان یکم میتتن او که چرته دغه د خیر کې دا بچی چې دا و مردار پیدا شو نو فهم فيه شرکا بیا ودی په دې کې ټول شریکو دا به ټول خړه په شریکه چې مردار پیدا شو وی را دې ټول خو تبرکان وی دا ډېر خوشاله دی پوه شو نو بیا به ټول خړ سيجزيهم وصفهم بما كانوا يعملون دا شو دغه شانتي سورته یونس یو لسمه سپاره کې دی هغه کوم دا زجر ور کوي آیات دی ایک دغه 59 پنځه لا یو کم شپېتو قل ورته وایا ارایتم ارایتم معنا سره اخبرونی او کتا ته پته نو ماته وایا کنه الله وتوی ارایتم تاسو ته معلومه ده نو ماته مو خی ماته خو نه معلومه چې الله وای ماته نه معلومه مطلب دا شیش تعالی نه کنه نو اسی دوی ته یو زجر ورکي ارایتم اخبرونی خبر را کای ماتا ما انزل الله لكم من رزق یا ارایتم اتفکرتم تاسو په دې خبره کې چرته فکر کړی دی ما انزل الله لكم هغه چې نازل کړی دی الله تاسو لپاره من رزق کم رزق کم رزق درکې نزول کله معنی د ورکول سره راځي فجعلتم منه حراما وحلالا نو تاسو جوړوي پاغه کې حرام او حلال درکړل الله نوکر زمای ټټو دار صدا خان سره نو دغه چې مطلب درکړل الله تقسیم پکې تا خپل شروع کړو چې دا پکې حرام دی او دا پکې حلال دی دا کوم الله واو رکنه خو شوي چې څوک خالق ته حاکم هم دی کنه چې څوک خالق ته حاکم هم دی هغه ته وکړي چې هغه ته کم باندې هغه بند چې کم نه ته حلالي هغه حلال خو شوي دا دی خا دغه رنګ سورته اعراف سورته اعراف اتمه سپاره کې دی دو دیر شم آیات 32 نمبر آیات وګورئ پیدام کو قل ورته وایا من حرم زینت الله سوک ته چې بن کړي دي حرام کړي دي زینت الله تعالی هغه زینت التي هغه زینت اخرج لعباده چې راو باسلې دی یعنی پیدا کړې دی د بندګانو خپل د پاره والطيبات من الرزق او سوک دی چې هغه حرامي هغه رزق پاک چې الله پاک حلال کړې دی الله پاک پیدا کړې دی بندګانو د پاره سوک دی چې دا حرامي د سره دغه دی اختیار دی چې دی راضي او دی داسې نه حرامي دا زور نه ورکړه دا په دې بعد وختونو کې وشي کنه پخوا او اوسم په دې دغه کې شته پنجاب کې د آباد شته دا جاهل او فلسفي صوفیان دا ولګي کنه بس الکه مورید پتا دا شی بند خو شي حسن بصری رحم الله ناس کو دغه یو چالوار و چالوار راوړ دی راځي لکه اوخره یا په یو صوفي غو ناس کو یې زه خو نه خورم ولې نه خورې وی بس مونږ د دې خوراک چرته یو خوښ وي دا دین او نعمت مونږ شکر نه شو دا کوي حسن بصری رحم الله وی د ټول نه بهترین نعمت یخي وبدي په دوبه باندې دی په دوبه باندې کوي د خدای بیا ته آیات وی من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق پرد خدای باندې دا څه کې لاندې اسه مرکو نو دا شو شپږم عنوان دا دی چې تحریم او تحلیل دا حق الله تعالی دا یو الله تعالی حق دی دا الله نه بغیر د بل چا حق نه دی سوره مائده چې اول کې تاسو راو باسي نو دک کی طرف ته ذکر سوره مائده دعوام دادا چې تحریمات د دا الله صحیح تحریمات د عباد باطل سورته مائده شپږمه کې ده ښا صحیح شو اول یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود نو څو پسې وای او حلت لكم الانعام الا ما یتلا حلت لكم بهیمه الانعام حلال شو لتا سر پارا چار پایان صحیح شو الا ما یتلا علیکم تحریمه مگر هغه چې پتا سو باندې بداغه حرمت تلاوت کړی شي را روان دی حرمت هغه ته وک کیک دی نو هغه نه بغیر په تاسو باندې چارپایان څه دي حلال دي درته دغه تحلیل او تحریم زما تحریم زما حق ته او حلت لكم الانعام تحلیل ما او الله وی الا ما یتلا علیکم تحریمه چې دا غي تحریم په تاسو بیان شي تحریم بزکوما تحریم زما کار دی دا د بل چا کار نه وم عنوان به درته دا بیانوي چې په تحریم چې تحریم او تحلیل او پاغي کې د چا طاعت کول پاغي کې د چا طاعت کول تابعداري کول دا شرک دی دا څه شی دی شرک دی ها وم عنوان به دای سوره انعام یو سل یوشتم آیات راو باسی ایک سو یوشتیس نمبر آیات صحیح شو ولا تاکل ولا تاکلوا تاسو مخری مما دا غنه لم یذکر اسم الله علی چې دا غی باندې د الله پاک نوم نه ذکر شوی انه لفسق ها یقینا دا څه شی دی دا کار د فسق ته یا د عقیدې فسق ته غو بیا راځي په خپل ځای کې و ان الشیاطین دا دې مشرکان پرون می تاسو ته ویلو دی مشرکانو مؤمنانو ته وی وای تاسو دی مخلوق یې چې الله یې مړکی هغه نه خوري او چې تاسو په خپل مړکی نو هغه خوري نو الله وی و ان الشیاطین یقینا شیطانان چې دي لیوحون خامخا وحی کوي اشاره کوي خوشوی د باطل الی اولیاءهم هغه دوستان خپل ته صد پار لیجادلوکم چې دوی بی دلیل جګړه وکي تاسو سره مجادله بی دلیل جګړه خا اوس د دوی ممنای می منای کوم او منل نو چل به وشي کده دوی دا دوی چې کم شي جایز کړي دا مونږ هم جایز کنو چل به وشي الله وی و ان اطعتموهم که چرته تاسو د دوی خبره او منلا نو انکم لمشرکون یقینا تاسو به مشرکان یی تاسو به مشرکان شئ ان راوړو جمله اسمیه ان بیا پسې لام تاکیدیه سمه تاکیدات په داخل کړئ چې ګوره کوم ته مور وي او دا کار مو کو چې راځه د دوی په قانون به چلیږو نو انکم لمشرکون ځکه الله کوم شی حرام کړی دی هغه دوی حلالې نه کیږي نو د الله په حرام او حلالولو کې او د الله په حلال او حرامولو کې د چا تابعداري څه شو دا شرک شو دغه شان سورته توبه لسمه سپاره کې 31 نمبر آیات راو باسي یو دیرشم آیات راو باسي اتخذوا احبارهم اتخذوا جوړ کړی دي نصارا او عیسایانو احبارهم هغه علما خپل ورهبانهم او هغه پیران خپل ها یو دیرشم اکتیس اتخذو جوړ کړی دی دوی احبارهم علما خپل ورهبانهم پیران خپل ارباب من دون الله خدایان غیر د الله نه والمسيح ابن مريم او عيسى چې زوی د مریم دی وما امرو او دوی ته امر نه کړی شوی الا ليعبدوا مگر د دې خبرې چې دوی بندګیو کی الہ واحد د معبود یو برحق لا اله الا هو نشته د متع پرون معنی مې تکړه یاد درکا نشته د حاکم متع معبود ارزه کې بده اله خپل خپل معنی نو نشته د حاکم متع معبود سب الا هو مگر هغه الله دی سبحانه پاک دی الله تعالی د شریک فی الحکم او شریک فی العبادت نه عما دا غنه یشرکون چې دوی وسره شریکای کې په عبادت کې په حکم کې په عبادت کې وسره عیسی علی السلام شریکو او په حکم کې وسره څوک شریکو په حکم کې وسره شریکو احبار او رهبان ما تاسو ته پرون لري شان نزول ویلو عدی ابن حاتم راغی هغه مخ کې عیسایو و دایات واوریدو نبی علیہ السلام ته یا رسول الله هم عبدوهم هغه خو د عبادت نو کړي نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی آیا داس نه و چې هغه به کوم شی حلال کو دی به حلال غنو چې هغه به کوم شی حرام کو دی به حرام غنو دوی بالکل داسې قوا وی چې داسې ونو دکر دوی هغه اتحاد الارباب هم دغه معنی دا چې دوی دا خدایان نیولو دا خدای نیولو هغه معنی هم دغه ده ها دا دغه شو نو داسې شو دا د قران کریم مختلف عنوانات پر رد شرک فعلی کې شرک په تحلیل او تحریم کې امر یې وکړو به تحلیل ما احل الله د الله حلال حلال وګڼي د الله حلال مه حراموي دویم نهي وکړه د تحریم د ما احل الله نه ولکه الله چې کوم حلال کړی دی هغه مه حراموي دریم نمبر تحلیل د ما احل الله چې دی دا د مقتضیات د ایمان نه دی چې الله کوم حلال کړی دی ایمان تقاضا دار چې هغه ته حلال وګڼي بیا ورپسې ووی چې تحلیل د ما احل الله دا خالص توحید دی دا الله حلال حلال که دک توحید دی بیا پسې وی بیا زجر ورکو ها رټنا زورنا ویش کنل هغه څوک چې تحلیل تحریم د ما احل الله کوي الله حلال کړی دی حرامي او شپږم دا وکړل چې تحریم او تحلیل وی دا حق د الله دی او اووم عنوان دغه و چې تحریم او تحلیل او په دې کې د چا طاعت کول دا دواړه شرک دي دا څه شری دا شرک دی ها تاسو په دې باندې پوه شئ کنه اوس د دې دا خدا معنا شوا د دې خلاصه دا شو خلاصه چه تحریمات د عباد و باطل تحریمات د عباد و باطل بندگان مخلوق چه کم تحریم کئی کم شی حرامی دا باطل دے دا ناروا رہ دی اس دغه نشته دی اصل نشته دی اوس بل طرف تراشه تحریم د الله تعالی صحیح تحریم د الله حق تحریمات الہیه صحیح دی الله چې کوم شی حرام کړی دی هغه صحیح دی چې حرام دی نو دا به ثابت وي خو ګور دلته کې ما تاسو ته وی مسله موضوع د شرک شروع ده کنه نو رد د شرک فعلی کوي رد د شرک په تحریم کوي نو دا هغه تحریمات دی دا ګور عام تحریمات نه دی اوس الله پاک غلام حرام کړی دا زنام حرام کړی دا ټول حرام دي دلته به مونږه هغه تحریمات ذکر کوو چې کم عام اوقات کې الله حلال کړی دي خو په خاصو وختونو کې یا په خاصو ځایونو کې یا په خاصو حالاتو کې الله تعالی حرام کړی په خاصو حالاتو کې حرام عام طور سره هغه شی دغه سي حلال نو دغه ته ویل کیږي دغه ته تحریم الهی ویل کیږي ها لکه سورته مائده اول تر نه راوړل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم اوس د دینه پس یو تحریم کی تاسو ته ګورئ غیر محل الصید وانتم حرم چې نه یې حلالون کی د ښکار په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې یې تاسو په احرام کې یې نو بیا بس کې ښکار نو ښکار سه ښکار کول حلال دي که حرام دي حلال دي خو په خاص وخت کې په خاص حالت کې حرام کو حرام نه کو دا تحریم الهی دا موږ د یو الله منو د بل چا نه منو چې هغه وایي چې نه را پاسي او وایي چې را پدې پلانې میاش کې دا شی مکه وایي ګوري دا پدې کورونو کې دا رسمونه رواجونه د بډایګانو غریبانو تا اکثر را پاتې کنا ما خام کې کوټه مجارو کوا پوښښ کنه د بت په ورځ باندې سر مومینځه دا ټول څه دي دا تحریمات الهیه دا تحریمات ته عباد دي تحریمات الهیه چې کوم دنو هغه حق دي تحریمات ته عباد باطل دي خو شوي دا څه قسم ډیر دا څه په دې کلو کې دا رواجونه دي هغه غریبانان نه کویږي نو دا دغه د پکار سړی پوي کې ها دغه رنګي ام پدی صورت کې مخ کې لاړ شه یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لیبلونکم الله خامخا امتحان کوي الله تعالی تاسو بشیء من الصید فلغون دیس د ښکارنا تنالو ایدیکم چې رسیږي باغی تلاسون تاسو ورما حکم او نیزی تاسو الله تاسو امتحان کوي غدر باندې باندې خلاص ته لاس په درسي چې راوی نیسم په نه باندې حرم شریف کې ليعلم الله دا کار الله ولي کوي ليعلم الله دې لپاره چې پوه شي الله نه ليعلم الله دې لپاره چې ښکارا کې الله تعالی د علم نسبت چې الله ته وچی په قران کې پوه شي په معنا د مضارع سره نو هغه معنا بسي هغه به دغه وي معنا تمیز او اظهار وي ليعلم الله دې لپاره چې ښکارا کې الله من غسوک يخافه بالغيب چې یریږي د هغه نه په داسې حال کې چې الله ته نه پټوي الله یې نه دی لیدلی خو د الله نه یریږي ښه په داسې یا بالغیب په حالت د غیب کې د خلکو نه په خلک یې نه ویني خو بیا هم دې څه کوي وایي نه د الله نه یریږم دا کار نه کوم صحیح شوه دغه رنګ هم په دې پسې پچان نه آیات وګورئ یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لا تقتلوا الصید مقتل و اخکار وانتم حرم پدا سے حال کی تاسو په احرام کیئی ورپسې چیان نه کې وای او حل لكم التبیا بعد شی حلالي او حل لكم صيد البحر حلال کړی شوی تاسو تخکار د سمندر وطعامه او خوراک داغي خکار هغه چې تخ په لخکار کې طعام هغه چې هغه بل چا ویشته دی بل چا راایسته دی او بل چا نیول دی هغه خورا په احرام کې کوي مې خورخه د سمندر غا د اوبو میا میا شو دا سیز نشو متاع لکم وللسیاره دا سامان د ژوند گزارې دی ول لکم تاسو د پاره وللسیاره او د هر سفر کوون کې د پاره سفر کوون کې قافلی چې کوي سیر کوون کې هغه د پاره دی وحرم علیکم او حرام کړی شوی د پتا سو باندې صید البر هغه ښکار د و چې ما دمتم حرما تر څو پورې چې یی تاسو په احرام کې واتقوا الله او یریږئ د الله نه الذي غذات الیه چې خاص هغه تبا تحشرون تاسو راجمع کول شي په قیامت کې تاسو په قیامت کې هغه راجمع دا ټول تاسو آیاتونه ولیدل کنه دی آیاتونو کې په بعض اوقات کې بعض شی حرام دغه شانت نورم ډیر شته ډوړی حرام ده که حلال ده پروژه کې پتا حرام ده صحیح شو دغه شانت او به حرام دي که حلال دي حلال دي لیکن چې تا نیت تړو الله اکبر تکبیر تحریمه تحریمه ده کنه تحریمه ته ولي وای ځکه تا باندې چې حرام کړ پوه شوې او خبرې در باندې حرام کړې خوراک در باندې حرام کو اسکا کې در باندې حرام کو دای در باندې سکل حرام کړ حلال چیز نه خدا کار د چاره دا د یو الله دې ته وایي تحریمات الهیه دا تحریمات الهیه الله تعالی کوي په خاصو اوقاتو کې یا په خاصو ځایونو کې یا په خاصو حالاتو کې څه کوي الله تعالی یو شی څه کوي په چا باندې باندې مقصود په دې کې سوي چې الله پاک دا کار کوي حکمت په دې کې سوي حکمت په دې کې اظهار حاکمیت الله ښکاره کول د حاکمیت د الله چې الله حاکم دی ګوره ښا که تاسو ګورئ نو هغه مخکې آیات کې تیر شو کنه په دغه کې یا ایها 95 نمبر آیات یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ها مخکې څنګه دی اخر آیات څنګه دی اخر آیات عزیز انتقام دی اغه نه مخک آیات کې راځي ان الله يحكم ما يريد پوښوي ليعلم الله من يخاف بالغيب غیر کې بیا راځي ان الله يحكم ما يريد الله تعالی حکم کوي هغه چې اراده وشي حاکمیت مطلقه د الله ښکارا کوي چې وو دا کار ولي کوي الله تعالی دا بعض وخت کې زما ذهن نه مني زما عقل کې نه راځي نه نه بس د دې مطلب دا دی چې الله د خپل ارادي مطابق چې څنګه حکم وغواړي هغه کولی شي نو حاکم مطلق څوک دی الله حاکم مطلق الله دی چې کوم شی حلالي او کوم شی حرامي دا دغه خوخه ده دویم نمبر فائدہ پدې کې صدا هغه د ابتلا څه شه ده یا ایها الذین آمنوا لا یبلونکم الله بشیء من الصید ایوه کنا ابتلا کې چې ودرېګا ليعلم الله من يخافه بالغيب ودرېګه چې څوک دی چې د الله نه یریږي د الله نه یریدون کې سړی څوک دی نو په دې باندې الله تعالی څه کوي هغه معلومي څوک معلومي مؤمن او مشرک څوک معلومي تقوادار او فاسق دا ځوان معلوم مؤمن معلوم کی چې هغه د الله حلال حلال کی د الله حرام حرام کی مشرک د الله حرام حلال کی او د الله حلال څخه حرام کی تقوا دار سړی د الله د حلال استعمال کې او د الله د حرامو نه ځان وساتي او فاسق سړی د الله په حرامو مرخو شي په حلالو مرخو شي پوه شئ نو دا د الله تعالی معلومه ښه دا پکې مقصد شو نو تاسو پوه شئ په دې باندې کا رد الشرک او فی التحلیل والتحریم رد شرک د په تحلیل په حلال او حرام ولو کې صحیح شو نه دویم قسم دویم قسم د دې شرک فعلی نه هغه شرک فی النذور دی شرک فی النذور په نظر کې نظرونه د غیر الله د پاره منل نظرونه دا شرک فی النذور توحید فی النظر دا دی توحید فی النظر په دې باب کې دا دی چې د الله د پاره نظر من پوښوي منخت چې کې نو هغه د الله د پاره کوا دا شی مې د الله په نوم ورکو صحیح شو کدا کارو چې د بدا کار د الله په نوم به کوم پوښوي نو داسې دي دا د الله په نوم یو د غیر الله په نوم باندې نظرونه منل دي ها دا د فلانی بابا په نوم باندې دا د سخی سي په نوم باندې شو دي ته وایي شرک په نظر ها دام د شرک فعلی په اقسامو کې راځي او په دې باندې قران کریم راکې ها نو یو خو تعریف ته تعریف ته دې دا د شرک په نظر ان ينظر شيئا لغير الله تعالی چې یو شی اومني د غیر الله د پاره ويسميها او هغه ته پاغي باندې نوم کې چې د پلاني په نوم باندې شو تقربا الیه د پاره د نږدې کېدو هغه ته ومعتقدا بانه مالک النفع والضر پوښي دې د عقیده کنه چې دا ماته بیا ګټه راکې دا ماته بیا ضرر راکې دا مې ونه کړل کنه پوښي نو دا بیا پنجاب ته ورشي دا الته معلوم دي الحمدلله پښتنو کې دا شی اوس تقریبا تقریبا ختم دي پنجاب کې بیا ورته کې یو لسمه دی نو کړن بیا بجیرانی چې تر سکه خو شو بیا بغداد پیر سے بلوی ځوان بیا دی برابر نو دا قسمه کې دی لاره دا داسې دا شرک په نظر ده دی کې منهج د قران کریم څنګه دی نو هغه دا دی چې یو خبره ته دا خی چې نظر د غیر الله دا حرام دی نظر د غیر الله څه دی حرام دی ښا دا برته کوي لکه سوره بقره دا سوره واړوي انما حرم علیکم المیتتا یقینا حرام کړی دا الله پتا سو باندې مردارا ودما وینا ولحم الخنزیر او وخا د خنزیر حرمت علیکم المیتتو حرام کړی شوی په تاسو باندې مردارا ودم او وینا ولحم الخنزیر او وخه د خنزیر وما اهل لغیر الله به او هغه چې आवाज وکړ چې باغی باندې د پاره د تقرب د غیر الله دا د راضی بیا په سورته انعام کې مرাজি ما اهل لغیر الله به دغه رنګ په سورته نحل کې مرাজি وما اهل لغیر الله به دا ټول څه دي دا نظر د غیر الله دی ځکه ما اوهله چې دی نو دا څلور معناګانو ته شامل دی څلور معناګانو ته یو نظر د غیر الله دی دې تم شامل دی یو چې کوم دی هغه چې کم ټیم کې حلالې کنه نو بسم الله او بسم العزا دا به مشرکان وي یو هغه دی هغه مردار دریم نمبر چې کوم دی نو هغه دا دی چې ما اوهلا وای دغه تم شامل دی چې ذبح پکې په نوم د الله لیکن تقرب د غیر الله حاصل او سلورم قسم چې کوم دی نو هغه لکه دا فتح البیان او امام رازی او نشاپوری دا ویلي دي او سلورم قسم ما اوهلا چې کوم دی نو هغه هر څه ته شامل دی چې هغه تیل وی او که هر شی وی خو چې د غیر الله لپاره تا دا کو دا څه شی شو دا حرام دا حرام شو دا ناروا شو دې دا کې تفسیر برهان کې شاه منصور بابا الله دې وبخښي هغه لیکلي دي چې ماوهلا ډیرو سيزون ته شامل دی وای ما اوهل شامل دی مذبوحي په نوم د غیر الله یو چې نوم د غیر الله باندې حلال شي توش بسم الله تو بسم العزا چې ما اوهله وای شامل د منظوری د غیر الله ته په نوم د غیر الله باندې نظر شي دریم نمبر وای ما اوهله شامل دی هغه وای ما اوهله شامل دی استقبالیه ته استقبالیه څه چیرې هغه لیکلي تفسیر کې چې دا پخوا و دا اوس نشته بادشاه په یو لار باندې تیرېدو ابال ته ملما نو خو تیرېدو باندې په دې لار کې به خلکو ورته ساروی لال کړیو او داسې به دې روټ په غاړه یې خو نو چې بادشاه به تیرېدو چې هغه ته به وکتل نو هغه کلی نه به خوشاله شو چې را دا کلمات څه دي دا ډیر زیات عزت ما تراکې دا حرام را دې غوخم شحم لحم ارث حرام پوه شئ څلورم قسم هغه یو شی یاد کړو چې ما اوهل شامل دی عشقیه ته عشقیه بیا څه شی دی عشقیه لاندې بیا هغه په تفسیر برهان کې لیکلي دي چې دا موږ په وزیرستان کې او په داوړو کې ها خو څه نو په داوړو کې وای دا رواجو چې په یوې معشوقې باندې به دعا شقان رااله خو یو قسم پیاشه قبل قسم پیاشه نو دغه د دوو عاشقانو ترمنځ به لانجه شو چې دا زما ده او بل به زما ده نو په دې کې چې به لانجه شو نو ملکانو به مرکه وکړه چې مرکه به وکړه نو وی په دغه ځای کې مرکه کې به دا ویل شي چې راځي ګډان لا څه شي چې کوم وی دا علالوي او چې چا ډیر لال کړل نو بس دا غبي نو بس یو درب بشورو شورو پوه شو کنه خلکو به تسمه میله ولګول ساوی به راوستو دې بتلو بس دا غینه به راغستو غرب نو دا و یو درب په شروع و سرونه به جمع کول دغه سو وای دا عشقیه دا وای د دې خړل هم چې کوم دی هغه د ما اوهل لغیر الله ځکه دا تقرب په بل چاته حاصلې نو دغه شی سره دا وای حرام دی دا دغه رنگ پسې بیا هغه لیکلی دی چې ما اوهل شامل دی او پسې هغه وای وای ما اوهل شامل دی څه شي ته نو هغه وای وایو خزو من الزیت والشمع دا د عبارت دی والدراهم والدنانیر الى ضرائح الاولیاء الكرام فبالاجماع سخط وحرام پوښوي وای هغه چې کوم تیل خلک وړي شمع وړي پیس روپۍ وړي او د اولیاء په قبرونو باندې دي فبل اجماع سخط و حرام دا په اجماع د امت باندې بالکل سروپ ناروا دي صحیح شو سلوک ناروا دي دغه شانتی د دینه شاه عبد العزيز صاحب رحمت الله علیه هم چې کوم دینو هغه وای چې دا دغه دی دغه سجنه پکې هم داخل دي مولانا حسین علی رحمه الله هغه پکې بیا وای چې هغه کلمات ته هم شامل دي هغه کلمات هم فسق او فلیت دي چې کم کلمات ویل شي دا کلمات هم حرام دي دا دومره پوري بیا علما په دې کې دغه کړي چې تاسو یو ځای کې خنزیر ملاو شو مړکیږي د لوګې نه استراری حالت کې خنزیرم پروت ته منظوره د غیر الله نه نو ته به کم خوري پوه شوې نو وای خنزیر خو خو منظوره د غیر الله مخره ها که بیا خنزیرم نو او منظوره د غیر الله نو بیا تاسو سړي بیا تاسو جایز پوه شوې نو دای هغه منظوره د غیر الله پاغي باندې دا دغه کړل ښا او بیا د دې چې دا په قبرونو باندې کم شیان کیږي د دې استعمال څنګه دی استعمال څنګه دی نو بیا دوی لیکلی چې استعمال هم ناروا دی خاطر دانه چې کوله چې راواخله دا کپړه تنه اده به کور کې د سل پاره استعمال کوم نه دا د هغه د ملک نه وتم نه دا د هغه د ملک نه وتم نه دا نو دام څه شی دام حرام دی او بعضو بیا دین په بل جانب کې استدلال کړی دی چې نه دا حلال دی او هغه هغه د سومنات د بوت ته چې کم نظرانی راوړی شوی یا په مندرونو کې محمود غزنوی هغه دغه کړی دی هغه مال غنیمت کړی دی نو وای مال فی او مال غنیمت سکیږي هغه ګرځيږي خراجح قول پکې دا ده چې دلته چې کم خلق منتحلین ال الاسلام دي ځان اسلام ته منسوبي او هغه داسې کارو چې دا هغه هغه شی سره هغه حرام دی هغه حلاليږي په هیڅ صورت باندې هم نه البته په دې کې به علما دی وبند هغه کړل چې مطلب یو سړی دی هغه داسې وی چې را دا ګډ بازار لالو مده سخی سیب پنوم باندې سخی سیب ته دا ګډ بوزم چې په لار کې روان شو نو د تاسو مخه ته ورغه چې والا که د خدای مسلمانه د الله په نوم باندې بازار پکې نه درد غیر الله حرام ده دا ګناه ده دا مکوا د ادرې دو اوس دا ګډ ک په بل سیس کې حلال چې څنګه وای د علماء دی وبند یو طائفه په دې طرف ته چې دا ګډ داسې حرام چې د لحم شحم عظام شعر اډو کی وخا او یختم سرمن دا هر څه حرام دي د دې ته اوس ګوته ورول دا بالکل دا ولدینه پسند نه حلالي او تانوی صاحب رحمت الله علیه لیکلی چې نه توبه خو عند الله قبول ده پوه شو کنه هغه وی توبه قبول ده خدای مال نه حلال دي او تانوی صاحب وی چې نه توبه په د الله په نسبت باندې قبول ده دي احلال نه چې هغه وکړه رجوع وکړه نو بیا دا شی څه ورته دا بیا ته حلال نو دای بل دا وکړه دویم عنوان چې دی نظر د غیر الله نظر د غیر الله د کې خدا ویل نظر د غیر الله حرام دی و د توي نظر د غیر الله تکول دا د اعمال د مشرکین نه دي د چانه دي من اعمال المشرکین دي د اعمال د مشرکان نه دي لکه سوره انعام 136 نمبر آیات تم سپاره کې وجعلوا لله او بیا پسې وای وهذا لشرکائنا دا زمونږه دا پکې د الله برخه شو ادا پکې د شرکاو برخه شو خو شو کنه دا جدا جدا کی فما کان لشرکائهم فلا يصل الى الله وما کان لله فهو يصل الى شرکائهم سا اما يحكمون دا کار د مشرکانو دی الله دا کار وجعلوا دا ضمیر مشرکانو تراجی دی ښا دا رنگي سورته پید قتل کول یا وکذالک زین رشتیا صيغه معلوم ده کنه خيست کړي دي مشر ډیر مشرکانو ته قتل اولادهم قتل کول د بچو خپلو دا چا ورته خيست کړي دي شرکا او هم هغه شریکان د دوی د دوی هغه شریکانو دا د پنوم باندې دغه کال ال پوښوي الله وای ګور دا دغه چې کوم دی کوي کنه دا شرک دا شرک ته دا حرام دي نو دا مشکار د چا د کار د مشرکانو دغه رنګي صورت نحل نحل ته چې لاړ شي څوارلسمې سپارې ته چپن نمبر چپن نمبر آیات راوباسي شپږ پنځوستم آیات پیدا مو کړو دلته وای نظر د غیر الله سوک ويجعلون او دوی مقرری لما د پاره د اغسو لا يعلمون چې دوی نه پويږي نصیبا برخه مما د اغنا رزقناهم چې مونږ ورته ورکړي دي الله وی رزق ما ورکړي دي د پکې ځان ته برخه جوړ کړی دا د پلانې پنوم شو نو دا سوي دا کار د چا دی دا یجعلون ضمیر مشرکان تر دا کار د مشرکان دی دغه رنگي په سورته مائده کې کوم آیات تیر شو ناغي پستوي ذالکم فسق دا کار څه دی فسق دی دریم نمبر آیات کې هغه کی اشاره دی طرف ته دا چې دا فسق کامل دی اے خروج کامل عن دین الله تعالی دا خروج کامل دی د فسق دا تنوین د پاره د تعظیم دی نو تنوین د پاره تعظیم د کمالی معنی مراد شو فسق کامل یعنی خروج کامل عن دین الله تعالی ولکه دا د الله د دین خارجی دی پوښوی سلورم دا دی چې دا سوء الحکم بد حکم دا دا اوس تیر شو سا اما یحکمون بد حکم د چې دوی کوي د سورته انعام 136 کې تیر شو پنځم نمبر چې نظر د غیر الله دا الله تعالی باندې افترا ده په الله باندې دروغ تړل دي ښا په الله دروغ تړل دا ده الله پاک مونږ ته ویلي چې دا کوي سورۃ انعام 112 کې سورۃ انعام 112 یو سل دولسم کې راځي الته اخیره کې راځي 112 کې یو سل دولسم کې اخیره کې راځي ولو شاء الله ما فعلوه ک الله اراده کړو ولو شاء ربک کچرته غفت و ربستا ما فعلوه نو دی بداکار نو کړي دا نظر د غیر الله بنو کړي نو فذرهم پریګدا وما یفترون دوی پرېږدا او هغه چې دوی کم دروغ تړي دا دروغ تړل دی په الله باندې لګیا دي ځان دا پرېږدای سورت حج کې ورته بیا وایي چې دا قول الزور دی د دروغ وینا هم دکه ده ښه د دروغ وینا څه ده همدغه سورت حج ولسمه کې دی دېرشم آیات کې ښه هلته اخره کې په آیات کې اخر کې راځي فاجتنبوا الرجس من الاوثان نور پسې سره راځي وجتنبوا قول الزور ځان بچ کئ د وینا د دروغو نه هغه وینا د دروغو مفسرین دلته کې وای وای هغه شرک دی او هغه وینا د شرک ته نظر د غیر الله دی چې نظر د غیر الله مکو ذکر هغه نه مخکې په دې صورت کې دا ډیر وای چې نظرونه الله لپاره پوره کړي دا حج کې نظرونه ډیر نو هغه بیا په هغه ځای کې راشي ان شاء الله دا یو جانب شو رد الشرک فی النظر رد الشرک فی النظر دا د توکړو او پسو په وو پشپګو عنوانات سره چې کوم دلته وکړو یو عنوان چې نظر غیر الله لر حرام دی بل عنوان نظر غیر الله لر د اعمال د مشرکانو نه دی دریم عنوان نظر د غیر الله لر فسق کامل دی څلورم عنوان نظر د غیر الله سوء الحکم دی بد حکم دی پنځم عنوان نظر د غیر الله چې دی دا په الله باندې دروغ تړل دي نو شپږم نظر د غیر الله په خپل دروغ دي په خپل دروغ دي دا اوس اوس دی بل جانب ته راشه چې توحید توحید النظر توحید فی النظر چې کوم دی توحید فی النظر څنګه دی الله لره نظرونه منل دا څنګه دی قران دې طرف ته ترغیب ورکړي ها دې طرف ته څور کوي ترغیب ورکړي البته هغه بیا تفصیل شته دی چې یو نظر معلق دی یو نظر منجز دی نظر منجز دا ځل چې لکه بس اسی به سوای کنه چې دا الله غیر معلق ز الله لره دا نظر کوم ایو نظر معلق دی چې تو وای چې کدا کار زما اوس نو دا دا کار کوم نو هغه نظر معلق دی دا هغه ثواب نشته البته دومره دا پوښ کنه چې جایز دی حرام نه دی حرام نه دی ښا هغه حدیث کې راځي چې نظر څه فائدہ چاته نه ورکړي خو انما یستخرج به من مال البخیل په دې سره د بخیل سړی نه مال وزي ښا هغه دا غسیز نه اکثر نظرونه مېني یا راو درې کدا کار اوس نه بدا وکم پوه شو الله پاک مال وباسي نو هغه خو به هر حال ترغیب د نذور ته نو دا بیا په درې عنوانات باندې په دې کې توحید د قران کې یو ترغیب د نذور ته چې نظر د الله لره منئ او دا عمل د نیکانو خلقو دی نیکانو خلقو عمل تر نقل کوي د دې د پاره چې ګوره دا خکار دا څه چې دا خکار لکه امراه عمران د عمران سے خزه چې وا عمران علیہ السلام خزه وا اغه نظر منلو کنه سورته آل عمران کې راځي په درې مسی پارا کې 15 دیر شمایات کې صحیح شو پینتیس دی څه ووی دی ووی رب ای رب زما ها صحیح ده کنه انی نظرت یقینا ما من لده ها ما منخت کړی دا لکه خاص تا د پار انی نظرت یقینا ما منخت کړی دا لکه تا لرا ما د هغه بچی فی بطنی چې د ما په خېټه کې دی محررن په داسې حال کې چې آزاد دوی د کارونو د دنیا نه ها فتقبل مني نو زمانه قبول کا انك انت السميع العليم یقینا ته اوریدونکې د دعاګانو او العليم عليم پنیت زما باندې دی دغه چې کوم ده امراه عمران د عمران علیه السلام خځه چې دا نظر اومنه چاته الله ته اومنه خپل بچي ورته نظر کو هغه بیا مریم علیه السلام پیدا شو هغه بیا نظر کړه نو دا څه دي انی نظرت لک ما دای د تلاغی نه ذکر کړو چې ګوره نظرونه الله لره منل څه دي دا صحیح دي ښا دغه رنګ سورته مریم شپاړه سم سپاره کړي فاما ترین من البشر ها آغا او مریم علیه السلام چې و د هغې بچې پیدا شو عیسی علیه السلام ډېره پریشانه وه پریشانه وه چې زه اوس زم قوم به زما نه تپوس کوي دا د چرته نه واده خو یې نو کړی الله تعالی د خپل طرف نه ورکړو ما نه به تپوس کوي زه به څه جواب ورکوم نو الله ورته ووي فاما ترین که چرته ته وویني من البشر د بشرو نه د انسانانو نه احدا یو کس یو تن فقولي نو وایه انی نظرت للرحمن یقینا ما منښته کړې د رحمان ته صومن د روجي فلن اکلم اليوم انسیا نو نن ورځ زه خبرې نه کوم هیڅ یو انسان سره ما نظر د روجي کړې او که پښتنه کوي د دې ماشوم نه وکړي ماشوم نه خو بیا وکړه خو بیا پرون تیر شوی نو به هر حال انی نظرت للرحمن صوما هغه وخت کې دا خروجه د خبرو جایز و اوس پکې علما وایي چې روزه د خبرو غیر مشروع ده لیکن هغه وخت خو جایز و نو هغه د رحمان د پاره سو کړه روزه نظر کړي وخه نظر تو للرحمن د نیکو خلقو نو ام دغه مریم بی بی خو نیکه وکنه نو د نیکانو خلق اعمال له تدلیل پر نظر را نقل کوي چې نظر الله لره ښه کار دی ښه کار دی دانه چې په جیب کې لړم ناس یو ګوتې نه ورځي پوه شئ دویم راز ده کړه بیان د حکم د نظر د قران بیانې چې خن نظر چې د اومن له نسبه کې د توحید الله لره منلو نو الله لره نظر چې د اومن له نسبه کې نو هغه کې د حکم د نظر بیانې چې پوره کې به ښا پوره کې به لکه الله تعالی کوم شی دا کړی سورته حج کې براشي سورته حج 29 نمبر آیات یو کم دیر شمه ښا الترازی ثم ليقضوا تفتهم بیا تاسو سکی لری کوي هغه خیر خپل ولیوفو نذورهم او څه چلو کوي پورا کوي نظرونه خپل نظرونه څه کوي هغه پورا کوي کم نظر من مزر دی منلې نو نظر منل نظر پورا کول بیا واجب دي ښا بیا واجب دي امر پر راغی حاجی او د غیب دریم عنوان چې کوم دی هغه حکمت د نذور دی نذور نو چې ستا عقیده دا وی چې الله تعالی علم الغیب نه لري نعوذ بالله نو بیا به ته وکې دا کار نه نه دا رستو عقیده باندې ساتي چې الله علم په جزئیات نشته دی خو شي نه نه دا الله علم په کلیات او جزئیات شته دی دا چې کوم یو جزئی کار کوم د دې الله ته پته لګي په دې سره د الله تعالی په علم باندې سره دی علم راځي ښا دا ختم شو تاسو په پوه شئ کنه دا و څه شي رد شرک فی النظر دا دواړه عنوانات ختم شو شرک فی التحلیل و تحریم باندې رد شو او شرک فی النظر باندې نو د شرک فعلی دواړه قسمونه څه شو هغه ختم دې سره تردن للباب بیا یو بل شی ذکر کړي صحیح شو او هغه ته شرک فی البرکات وایي خو هغه د تفسیری اوس نه ذکر کوم کتاب کې مې لیکل ان شاء الله تعالی بیا به وګورئ شرک فل برکات دا معنی ګورئ ګورئ وتا چې د الله نه غیر ته د بل چا نه دا عقیده ولري چې دې برکت ورکون کې ګوره دا عقیده دا ناروا دا عقیده صحیح ده چې دا ولري چې الله نه بغیر دا بل څوک چې دی په د الله برکت خېلي الله پاک ولا برکات ورکړي برکات الله پاک یول سوزون له صرف په قران کې ذکر کړي ونه ته مبارک ویلي دي زمکه ته مبارک ویلي کتاب ته مبارک ویلي دي نو مبارک ډیر چیز نه کې دي شي خو برکت ورکون کې څوک دی الله په نسبت د فاعلیت چې کې د برکت هغه چاته کې الله تعالی ته او نسبت چې مخلوق ته کې نو د مفعولیت او د ظرفیت ته کې دا مې ته دې لپاره وی چې کله به دعوه د صورت داسې راشي دا راته اجمالا مې ځکه وی کله به ان کې تفصیل پکې دور نشته لري کله به دعوه د صورت داسې راشي چې تبارک الذی تبارک الله برکت ورکون کې الله دی الته توحید ثابت دی دا کم توحید دی دا ته بیا الته کې زم تراشی دا توحید فل برکات دی رد کوي په مشرکانو باندې چې هغه وایي چې برکات دی ورکي بیا دې سره یو بل مسله راځي تبرک دی هغه بیل شی دی تبرک تبرک جایز دی او کنه جایز نو تبرک دو قسم دی یو تبرک ته بالمعصوم بالمعصوم مطلب بالانبیاء علیهم السلام تبرک بالمعصوم د اهل سنت والجماعت د ټولو فرقو په نسبانه جایز دی ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ویختو مبارک او برکت حاصل ول صحیح شو د نبی علیہ ها او خو تبرک چې کوم دنو غینه ته حاصله ولې شي کنه ته ته تبرک مبارک خو دی خو ورته تبرک هم حاصله ولې شي د غرنګ د اغي چې کوم دنو مطلب دار داغه د جبه مبارک نه لکه حدیث مسلم کې راځي چې جبد رسول الله صلی الله علیه وسلم منکر وا كنا نغسلها ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي ونستشفي بها للمرضى ابو کې به وینځله بیا مغه ابو مریض ته ورته نو دغه بالمعصوم تبرک دی دا بالاتفاق جایز دی یو تبرک ته به آثار الصالحین تبرک ته به آثار الصالحین نور نه کان خلق ته معصومین ندی نو پاره کې بیا د علماو اختلاف شته امام شاطبی رحمه الله وی تبرک په بالمعصوم وی صحیح شو او دا بعض حضرات دا وی چې تبرک به آثار الصالحین هم کیږي حاصلې دي دا یو ځان ته مسله ده خو برکت ورکون کې څوک دی ورکون کې الله تعالی دی دا مسله دا برازین دا په توحید کې برکات پکې راځي اوس دا خو دغه پنځه قسمه شرک خلاړو کنه دغه ختم شو شپږ قسمه شرک اعتقادیم ختم شو او شرک فعلیم ختم شو دغه مسله تاسو ته د اول مز په مزامینو کې اولنې مضمون اولنې مضمون سو مضمون هغه توحید خو په وو مزامینو کې هغه ختم شو اوس داغه سره لګ زمینه زمینه شته یو زمینه دارا پوه شوي چې مشرکان په اصول کې څو قسمه قران بیانوي ګوره مشرکان چې وروسته مشرکان شوي دي کنه بیا خلکو د هر څیز عبادت کړی دی د مار د لړم د غوا د هر څیز عبادت شوی دی کنه په دنیا کې تر دې پوري چې داسې شی نه دی پاتې چې دا غي عبادت خلکو نه کړي خو لیکن اصولا دا مشرکان سو قسمو په اصول کې مشرکان څلور قسم دي سو قسم په قران کې بیان څلور قسم دي یو چې کوم دی هغه مشرکین بالکواکب دي چې چا ستوري د الله سره شریک کړیو په تصرفات او دا غي عبادت دی بیا کول یو مشرکین بالملائکه دي الله سره ملائک شریک کړی دریم نمبر مشرکین بالجن دی جنات د الله سره شریکان کوي او سلورم قسم مشرکین بالانس دی انسانان د چا سره شریک کړي د الله تعالی سره شریک کړي نو څو قسمه مشرکان دي په اصول کې اصولا سلور دي دا نور چې بیا جوړ شوی دي چا چې ګټه بوټه او ونه ورشه جوړ کړي دي دا بیا چا د ستوري په شکل باندې او شی جوړ کړي دي چې هغه دا د تعارض دغه دی لهدا د عبادت تکو دا بوټي جوړ کړی دی چا د ملائک په خپل خیال کې دا غي یو تصویر جوړ کړی دی چا بیا د عباد الله الصالحین د انسانانو چا د جناتو بس بیا یو خپل تصورات جنگولی دی او دا غي په نتیجه کې بیا دا غي عبادت څه کړی دی شروع کړی دی خو په حقیقت کې مشرکین سودی سلور قسم دی په اصول کې مشرکین بالانس مشرکین بالجن مشرکین بالکواکب کواکب ستورو ته وای او مشرکین بالملائکه صحیح شو کنه دا سلور قسم دي دا قران کریم بیانای نو مشرکین بالملائکه چې ځکه مې ته دا وی چې دا ټول چې دا ګوره داسې نو چې دا الله د وجود منکرو خدای الله د وجود منکر نو امام شعرانی په طبقات کې وای طبقات کبرا کې هغه وای قوم ابراهیم علیه السلام قوم د ابراهيم عليه السلام چې وو کانو قائلین بکبریا الله تعالی هغه د الله تعالی په کبریا باندې سو قائل وو چې الله لوی ذات الله دی خدا واړه واړه کارونه دي چې سپاره دي حافظ ابن تیمیه رحمه الله علامه ابن تیمیه رحمه الله په در او تعارض کې هغه فرمایي په او په یو اړومبي جلد کې 110 کې وليس مراد الخليل بقوله هذا ربي رب العالمين هغه ستوري ته سوي وي هاذا ربي هاذا ربي ا مشرکان تاسو دا کوي نو دا وي دا معنی نه چې دا غنه زما رب العالمین دی دا نه وي ولا ان هاذا هو القديم الازلي الواجب الوجود نه دا عقیده و چې دا قدیم دی ازلی دی واجب الوجود دی دا عقیده نه و بلکې سا عقیده و الذي كل ما سواه محدث محدث مخلوق ممکن له دانو ولا کان قومه یعتقدون هذا نی د قوم د عقیده و چې د استور داسې خدای دی چې بس دا لوی دی ردنه پاسه بل نشته دا عقیده نه و حتا یدلهم علی فساده نه دا اعتدار دی په فساد باندې بلکې هغه دا عقیده لرله چې الله موجود دی خو دا استور چې دی په دکې چې دا کومه رڼا راغلي دا ودا مظهر نور الله تعالی دا د الله دا استور دا الله د نور مظهر دا الله د نور سره مظهر د عقیده به لري قران کریم په دې قسم شرک باندې رد کړی دی نه دغه دا کې بیا ان شاء الله تعالی راشي هغه چې کله موږ درس وایو لا احب العافلین کې چې اصول د تحرک دلیل د بعض فلسفه او تفاسیر کې دغه دغه کړی دی چې احب العافلین دا اصول د تحرک نه استدلال او په امکان دا غي باندې خدا رائے چې کوم دا معتزله او مفسرون تر دنه شوی دا بنیادی خبره دانه بنیادی خبره او بیا ال تراش ان شاء الله تعالی دې کې دوه قوله شته دی یو دا چې افول دال له په تحرک باندې او تحرک بیا دال له په امکان باندې امکان چې راغی نو دغه دی وجوب او قدامت چې کوم د ختم شو لیکن دا خبره دا خبره چې کوم دا فلسفي انداز دی صحیح انداز دا نه دی غیبه ان شاء الله تعالی را دراشي کې خیر کړي په خپل ځای کې وایو د دې عقیده نه لري خجی اوس منهج قران کریم فرد مشرکین بالکواکب کې مشرکین بالکواکب چې کوم دی په هغه کې قران کریم په کوم انداز کې رد کړی دی یو دا ویلی چې ګوره دا د شیطان تزیین دی دا دیته شیطان خسته کړی چا ته خسته کړی دی شیطان لکه سوره نمل نلسم سپارا سلیرشتم آیات تاسو راو باسي الته کې دغه وایي 24 نمبر آیات سری رښتم راو باسم وجدتها داغه دغه چراغ هغه تاسو ته پرون څه نوم غستو ماري نه راځي نه ها هو ده هو ده مولا چرګه کوته مونږ وایو ها ګوډی چر دغه چراغ نو دغه خپل کارګزاري بیان نه کنه راپورټ تیار کړو نو په راپورټ کې وی وجدتها ما امنتا دا بلقیس وقومها قوم د دې یسجدون للشمس چې دوی سجدي کول انورتا من دون الله غیر د الله نه وزین لهم الشیطان اعمالهم او خسته کړو دوی ته شیطان عملونه د دوی فصدهم عن السبیل نو بن کړی دوی د لارې د حقنا وهم لا یهتدون دوی لار نه مومي وسدها نو دلته کې سوي وزين لهم الشيطان اعمالهم دا عملونه چې دا نور ته نور مې واستوره کنه دي ته چې دا سدي کولې دا چا ورته خسته کړو دا ورته شیطان خسته کړو دویم نمبر قران کریم په دې شرک ترک کوي په کوم انداز کې او نهي کوي نهي ښا د عبادت الکواکب د ستورو د عبادت نحکار صریح نهي کوي چې می کوي لکه حامیم سجده نقل د محاجی محاجه مناظره ابراهیم علیه السلام خپل قوم سره څه کړی و مناظره کړی و سورته انعام و مسی پارا ده 76 77 78 کې غراځي هغه مناظره صحیح شو فلما جن علیه الليل دا مو کتو فلما جن هر کله چې رااله په د باندې تیار شو په د باندې الليل شپه نو را کوكبن وی دا غستوره فقال نو قال وی وی هاذا ربي اهاذا ربي آیا دا د زما رب یا دې کې بیا موږ غاټه کې خیر کله وایو کنه هغه بعض عقاید چې خلکو پکې یا معتزله نه را نقل شوی دي چې هغه کې دا خبرې کړې دي چې یاره ابراهیم علیه السلام نعوذ بالله عارضی طور سره په دې اعتراف وکړ هغه بیا که خیر داسې بنیاد دی او بس ان شاء الله ښا اهذا ربي آیا دا زما رب دی او تاسو سوای دا زما رب نه دی فلما یا هذا ربي في زعمكم دا رب د زما په زعم تاسو کې فلما افلا ارکل چې هغه پټ شو نو قال او ابراهيم عليه السلام لا احب العافرين یقینا زنه خوخوم پټو پټیدون کی پټیدون کی زنه خوخوم ها صحیح شو نو دې کې یو قسم مفسرین څنګه چې مفتی سی بوي چې افول دال له تحرک باندې نو هغه دا دغه او یو قسم مفسرین پوښوي هغه هغه مفسرین چې هغه د دغه نه د فلسفي نه چونکې دغه مسله یو قسم ته ثابتې نو هغه وایي چې دا د د پټېدل چې دا په حرکت دلالت کوي حرکت په امکان دلالت کوي او امکان په حدوث دلالت کوي نو لہذا دا چې کوم دنه واجب واجب الوجود نه دی قدیم نه دی ازلی نه دی خدا په علوی چې کله قوم ابراهیم علیه السلام دا عقیده ولري چې دا واجب الوجود دی دا قدیم دی او دا ازلی دی لیکن ظاهرا د طبقات نم دا معلومیږي او د درء التعارض نم دا معلومیږي چې دوی دا عقیده نه لري نو چې دا عقیده نه لري نو بیا قال لا احب الافلین سمانه ده نو چون کې دوی د الله تعالی سره دا ستوري وي په تصرف کې شریکول پس کې سره شریکول چې دوی مخلوق ته فواید ورکړي په خپل اختیار سره صحیح شو نو چې کله دې پټ شو نو د دسه تصرف د ستوري نور تصرف دوی خو پکې نور نه لیدو خو ظاهرا پکې دوی دا لیدو چې د مونږ ترنا کوي نو د په مونږ باندې یو رحم کرم شته نو چې دې پټ شو د رڼا ختم شو کنه نو ابراهیم اسلام ته چې کدا تصرفات چې کله وی او کله نه دا خو دې نه سړی محروم کیږي د دایمي فائدہ نشته لري نو په دغه باندې وی استدلال کړي دوه قسم مفسرین دي پکې فلما بیا به ان شاء الله تفصیل الته کې وایو فلما را القمر بیا چې کله اومند کله اولی دستو دغه سپګمای بازغن په داسې حال کې چې پړقیدون کې وا نو قال وی وی هاذا ربي آیا دا زما رب دی فلما افل کله چې هغه پټ شنو قال وی وی لا ان لم يهدني کچرته ما ته هدایت نه وې کړي او داسې نه وای کچرته ما ته هدایت نکی نه نه ما عزیز غره دا دا نفي دا لم کې په مضارع داخل شي نو نفی د ماضی راولی نو په جهت کې ورته وای لا ان لم يهدني ربي که چرته ما ته نوې خولې دلایل د توحید رب زما د دین مخکې د مخکې نه موحد دی لا اكونن نو خامخا وم بزو من القوم الضالين د قوم گمراهانو نه فلما را القمر فلما را الشمس نو هر کله چې ویلی دنور باز غتن په داسې حال کې چې پړقیدونکو نو قال وی وی هاذا ربي آیا دا زما رب دی هاذا اکبر دا لوی دغه مخکینو دوونه فلما افلت نو چې هغه کله پټ شو قال وی وی یا قومي اے قوم زما انی بریء یقینا زه خو بیزار مما دا هغه سنه تشریکون چې تاسو شریکوي دا الله سره دا د قوم سره مناظره را نقل کړه چې په قوم باندې ابراهيم عليه السلام سره غي خيري کې پیغالي څه شو په غالب شو پلا نو د دې غلبي دای سره لپاره ذکر کړه د رد عبادت الكواكب د لپاره چې ولکه مشرکین بالکواکب د تاسو نه زمونږ بابا مناظره غټلې وه ها صحیح شو دا نه غټلې وه سورتي ها دغه شانته دا برازي چې دوی دا نجوم چې دې طرف ته اشاره کوي چې نجوم ستوري دا مخلوق دی کله به دا بیان کی دا څه شی مخلوق دی نو چې مخلوق شنو ارباب کې دی شي خدایان کې دی نشي کېدی لکه سورت نجم تلار شي ویشتمه سپاره کې یو کم پنځوستم آیات ده ها یو کم پنځوستم آیات 49 نمبر آیات پیدا مو کو وانه یقینا غا الله تعالی چې ده هو رب الشعرا اگر رب د شعرا استوري ده د شعرا استوري رب څوک ده الله ده دغه شو مربوب شو مخلوق شو ستوره ستوره چې کوم دنو رب او خالق نشو رب الله شو ها رب سوک شو الله شو وانه هو رب الشعراء شعراء ستوره وو د دې به یو خاص قبيله او راځي په خپل ځای کې په عرب کې دا عبادت په کولو اول دا عبادت چې ایجاد کړو نو ابو کبشو ابو کبشه د دې ستوري عبادت شروع کړو نو هغه به دوی سوي دي مشرکان او هغه باندې رد پورې چې دا څه شی دی دا سادي دی د دین غلط دین راوړل دی غلط دین باندې شروع وکړه د لات منات عزا صحیح عبادت پرې خو د شعرا ستوري عبادت شروع کړو نو بیا که تاسو خیال وکړئ کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو هغه خو اسلام راوړو د دوی هغه دین مراد شو د شعرا هغه دین مراد شو د ابو کبشه والا نو دوی په بیا نبی علیہ السلام ته سوی ابن ابي کبشه ابن دا د ابو کبشه زوی دی هغه دین بدل کړو زمونږ د پلار نکاو دم بدل خبر اوسې دي التبراشی حدیث ته هرقل کې راځي اکثر لقد امر امر ابن ابي کبشه ولکه دا ابن ابي کبشه حکم خډیر ابو سفیان چې کله هرقل سره خبرې وکړي نو هرقل خو ویل کنه چې به زما د ځای ونیسی اورز پوه شوې نو چې ابو سفیان بهر راوته وی لقد امر امر ابن ابي کبشه لکه وی دا د خو ابو سلمان نو کنه وی د ابن ابي کبشه غ امر خو ډیر مضبوط شو انه يخافه ملک بن الاسفر دا خو د رومیانو بادشاہ یری پوه شوې نو دا سو دا ابن ابي کبشه به نبی اسلام ته بیا دی ځکوي ښا پنځم نمبر دا بل ته ذکر کوي چې ګورا عبادت د ستورو زکه مکوي چې ستوري په خپل سجده چاته کوي الله ستوري چاته سجده کوي الله لکه سورته حجر او با سی ولسم سپارا کې اتلسم آیات راځي ها اتلسم علم ترایت نګوري ان الله الم تر آیت نه ګوري ان الله یقینا الله تعالی یسجد له من فی السماوات سجده کوي غتا خاص غتا هغه چې پاسمانونو کې دي ومن فی الارض هغه چې پزما کې دي والشمس نور ورته سجده کوي والقمر او سپوږمۍ ورته کوي والنجوم او ستوري ورته کوي والجبال غرونه ورته کوي والشجر او ونې ورته کوي والدواب او ساروي ورته کوي وکثیر من الناس او په خلکو کې هم ډیر خلک کوي وکثیر حق علیه العذاب او په خلکو کې بیا ډیر داسې دي چې په هغوی د عذاب فیصله ثبت شوې ده هغوی نه کوي بهر حال په دې ځای کې دا دومره سیدونه را نقل کړ کم چې دا الله ته سجدي کوي نو و د ستورو عبادت کوونکو تاسو ستورو ته څنګه سجدي کوي هغه ستوري خو په خپل چاته سجده کوي الله ته سجده کوي دا غي د شان مناسب سجده څنګه ده هغه بیا په خپل ځای کې راشي ان شاء الله تعالی نو دغه څه دی دغه ورته ذکر کړو شپږم رد پې کوي چې نجوم چې ستوري دا د الله د حکم تابع دي نو رب چې وی هغه مطبوع وی تابع نه وی چا تابع کیږي نه ښا سوره اعراف 54 نمبر آیات ګوري سلور 50 تمه ان ربکم الله یقینا رب تاسو الله دی الذي غذات خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمان او زمکا په سته ایام پشپګ ورځ کې یا پشپګ جاتا پشپګ زرا کار هغه بیا برازي ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر بیا پس سره دی والنجوم والشمس والقمر نور او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات بامر تابع دي د امر د الله د چا د امر نو رب متبوي کتابي نو تاسو څنګه د دوی د ربوبیت عقیده لرئ د دوی د ربوبیت عقیده سره هغه باطل ده تاسو په خبره پوه شئ کنه نو دا تاسو به قران کریم کې کله داسې به تاسو ته راځي تاسو به چې لکه دا د ستورو ذکر د څه لپاره دی نو د ستورو ذکر و تاسو د دینه پیژنې چې دا د لپاره د رب د لپاره د رد په عبادت د ستورو باندې په معبودانو د کواکب باندې دا رد ښه دا یو قسم مشرکین دویم قسم مشرکین بالانس ښه څه شي دي مشرکین بالانس انسانان د الله سره شریکي او دا قران کریم په دې باندې مراد کړي په دې باندې په قران کې رد راغلي دي رد په کوم انداز کې مختلف عنوانات دي یو طرز د قران کریم دا دی چې دا غي نمونه ذکر کوي ښا دا غي د الوهیت د ابطال لپاره دا غي څه ذکر کوي نمونه ذکر کوي چې نوم ذکر شي نو شجره معلومه شي کنه خبر اورسېږي نو چې دا خو پلانې دی نو دا خو د الوهیت قابل نه دی چې نوم ذکر شنو حقیقت راخکار شي چې ولکه د رب نوم قربي الهي الله رحمان دې دغه نوم بدل دی دا نوم خو په احتیاج دلالت کوي کله په احتیاج دلالت کوي نو هغه طرف ته اشاره وکړي لکه دا معبودانه نه دي دا نمونه ذکر کوي هغه نمونه چې ذکر کوي په قران کریم کې د الها او باطلو صحیح شو چې دا هغه الها نو خلقو ته نه الها جوړ کړی دي نو هغه کی اول عیسی علیه الصلاۃ والسلام تذکرہ ډیره کوي کنه سورته ال عمران کې براشي هغه کې په تفصیل سره راځي درې دیرش نقطې بر دې لپاره ذکر کوي چې عیسی علیه السلام الہ نه دی خو شو دغه رنګ عزیر علیه الصلاۃ والسلام تذکرہ کوي عزیر بارک د يهودو عقیده و دغه رنګ د بعل نوم ذکر کوي ها اتدعون بعلا وتذرون رست راضی راوبات ملته دغه رنګ به کله د لات ذکر کوي کله به د منات ذکر کوي کله به د عزا ذکر کوي کله به د ود او کله به د سواع کله به د یغوث کله به د یعوق کله به د نصر ذکر کوي دا لس سيزونه قران کریم کې خو بالاسم ذکر کړی دي ورسره مریم بی بی هغه ذکر کړي خو په ځای د اولوهیت کې د مریم بی بی نوم چتن لراغله اصل مریم بی بی نوم پر راځي خو چې کله د اولوهیت پانه ولا رد کړي نو په هغه ځای کې په ام سره نوم راغله پس سره په ام سره په مور سره نوم راغله ښا خجی اوس سورته مائده یو سل او شپاړسم آیات راو باسي ښا و مسی پارا کی 116 نمبر آیات راو باسي دا پیرک کی ښا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یاد کا پاغه وخت چې وبو ی الله یا عیسی ای عیسی ابن مریم زوی د مریم اانت قلت للناس آیا تا ویلو خلکو ته اتخذونی چې جوړ کای ما و امی او مور زما الہین دو خدایان من دون الله غیر د الله نه تا ورته ویلو عیسی علیہ السلام ته جواب ورکړي قال سبحانك ها ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق پوش یا الله ته پاکه نه نه ما کله دا خبره ما لپاره دا جایز نه دي چې دا نه حق خبره وکم سورت توبه لسم سپاره کې دیرشم آیات راو پسې وقالت اليهود ويهوديان عزير ابن الله عزير عليه السلام زوی د الله دی وقالت النصارى وای نصارا المسيح ابن الله عيسى عليه السلام زوی د الله دی دا دوا کې جوړی کړی دا دغه شو دغه رنګ د بعل نوم راغلی دی بعل خو چې بعل بک چې ته وایي کنه دغه وو دغه بعل بوت او بک چې کوم دنه غ بادشاہ یا خار سورته صافات درويشتمه سپاره کې 125 نمبر آیات کې راځي پیدام یو سل پینځه وشتم ها صافات ایک سو تیئیس کې راځي ایک سو پچیس کې اتدعون بعلا آیا تاسو مدد غواړی د بعل بوتنا وتذرون او پرېږدی تاسو احسن الخالقین خوش وی احسن الخالقین هغه خسته تصویر ورکون کې الله هغه پرېخره او بعل تاوازونه کوي پرېږدی ته نه د بعل نوم راوړي سیوطی وای دلته کې بعل اسم امراه دا نوم د یوې خزې او دا غي په شکل باندې بیا سګي جوړ شو رستو بیا بوت جوړ شو هغه ګوره بوت نه په اصل کې دا متاستوي چې شرک بالانس شروع لکنه دا اصل کې انسان خزا او بیا خلکو دا غي په نوم باندې پلان یې بيت دا جوړ سورته نجم ویشتمه سپاره پای کې نلسم آیات ها نلسم 19 نمبر آیات ها درې نمونه دي خو دوه چې کوم دنو هغه سکو هغه ته موږ راخلو د انسانانو درند جن دي افرایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى ها تاسو ګورئ فکر نه کوئ په دې لات کې او په دې عزا او په دې منات کې دا دریو کنه لات منات عزا خدا لات او منات ته مونږ دلته راخلو عزا او بیا جناتو په شرط کې راخلو ځکه عزا جنیه وا صحیح شو لات چو نو دا یو سړی وخا دا یو سړی تیر شوی دی کان رجلا یلت السویق بالسمن د بد دغه سره چې کوم دی ستو به د غړو سره ګډول بیا به حاجانو ته ورکول دا غریب وفات شو چې وفات شو دلته کې دا را پیدا شو چې لکه دې ځای ناس تکړه وا هغه تیګه میګه چې کوم باندې باغ ناستو دا غیر ته عبادت شروع کړه غي سلی دا لات د لات دغه دغه منات چې نو منات کوم سیوتی وای اسم انسانن دا نوم د چاو دا نوم د انسان نو دا دغه دغه رنګي سورته نوح ګورئ تاسو سورته نوح یو کم دیرشمه سپاره د 29 درویشتم آیات پکې وګورئ الته د پنځو نمونه راغلي دي ښا هم لیدو وقالو وای دی وای وی بد د نوح علی السلام دی قوم لا تذرن مپریک دی ګوره الہتکم خپل خدایان ولا تذرن او مپریک دی دا خاص طور سره دا مپریک دی ګوره ښا دا نور خدایان مپریک دی خدا پینځه کو بکی بیخی مشران دی ودن ود مپریک دی ولا سواعا او مسواع پرېږدئ ولا یغوس او مه یغوس ولا ویعوق او نه یعوق ونصرا او نه نصر دا صالحین بندگانو د الله تعالی بیا غي وفات شو دای دا غي تصویران جوړ کړل بوتان مجسمه ولا جوړ کړل شیطان و تراغ وی تاسو یې راغه باباګان پسې خپه او مو ډیر زیات خپه یو سړی د بیت دغه جوړ کم داغي ته ګوري هغه ته بدوی قتل بیا روست دوی وړل په جمعات کې کې خو په جمعات کې بیا هغه ته قتل نو چې هغه دغه بدلې دو کنه هغه بچی چراله هغه نوسی چراله هغه د خپل نکونو د عبادت کولو ورو ته سم شي دا سو دا انسانانو ښا ود دوی په بیا دا نمونه په بعضی وای چې دا د دوی خپل نمونه بعضی وای چې نه دا د دوی خپل نمونه نه ود په دوی اخه ود د ود نه معقول دی ود چې کوم دی نو محبت ته وای د مینې بابا وې دا چې چا چا سره مینه یو څوک سره مینه نه کوي د دې دنه دی غواړي پوه شوې دا رنګ سوا چې کوم دی دا غس خپل ذمہ واری وتا والا کړي وا چې دې ودا کار کوي ته به تفسیر کې راځي ما ذهن نه وته دي یغوس چې کوم دا باران ماران داسې مدد د مظلوم چې کوم وي هغه بر دنه غوث پر دنه غواړو خدا غوث اعظم دی یعوق چې کوم دی عوق او عایق من کول تا پوه شو کنه یو شی د ځان نه من کول د پاره باغه تتل نصر جوړوي د چې ورشه کنه عمر د لډیری عمر نو داسې دا دای پنځه بیا مقرر کړی دا بعض مفسرونو دغه لیکلي بعض مفسرونو چې نه دا دوی اصل نمونه صحیح شو دویم نمبر دا د قران کریم کله طریقه دا وی چې دا ګور الله پاک دې ته عباد وای سورته وای عباد نو عباد کې دې طرف ته اشاره شي چې ولکه هغه فخپل بنده دې ته د عبادت څنګه کوي هغه زما عبادت کوي لکه سورته اعراف تاسو راو باسي دا انسانان چې کوم عبادت شوی دا غي بارکی دا ټول ښا سورته اعراف کې 194 یو سل سلور نو آیات راو باسي ان الذين صحیح ده کنه ان الذين يقيننا كسان تدعون من دون الله چې تاسو را مدد کوي غیر د الله نه عباد امثالکم اے عباد هغه بندگان دي امثالکم تاسو غوندي دي الله وی هغه عباد دی او ته هغه مدد کې عبد خدان له محتاج وی غریب پوښوي عبد معبود نشی کېده عبد الہ نشی کېده سورت کهف پندلسم شپارسم سپارا 102 نمبر آیات راو باسه یو سل دویم آیات وګورئ تاسو التم دغه شانتی وایي 102 یوصل دویم افحسب الذين كفروا آیا ګمان کوي هغه خلک چې کافران دي ان يتخذوا عبادي من دوني اولیاء چې جوړ کی دوی بندگان زما ها بندگان زما عبادي من دوني غیر زمانہ اولیاء څه شي دوستان معنا باندې کوي ان يتخذو چې جوړ کې عبادي بندگان زما من دوني غیر زمانہ اولیاء کار سازان کار سازان متصرفین ما تاسو ویل چې ولیو په دوه مانو سره بلکې په درې سلور مانو سره راځي یو دا ده ان اعتدنا جهنم للکافرین نزلا نو یقینا مونږ تیار کړل جهنم د پاره د کافرانو نزلا زائد مل مستیا صحیح شو دغه ځای کې مل مستیا کی بل کله کله لفظ د اولیاء او د هغه د پار راوړي پوه شوې هغه باندې ولا رد کوي چې ګوره دله دنه متصرف جوړ کړو کارساز ته نه جوړ کړو صحیح شو کوي ان شاء الله تعالی خدا دغه ختمون لکه سورته زمر کې راځي زمر کې درایم آیات کې سورت زمر درویشتمه سپاره ده آیات دریم د نمبر 3 ښا والذین اتخذوا من دونه اولیاء هغه کسان چې جوړی ها یا نسی ها هغه کسان چې جوړی من دونه غیر زمانہ نیولی دی غیر زمانہ اولیاء اکار سازان دوی نه راته کارساز متصرف مختار کل ناصر مددگار هغه ته جوړ کو دا غلطه خبره کله به نوم د اسنام ورکی د شي دا اسنام نوم چې ورکی نو دې طرف ته اشاره کوي چې والکا دا خو سنم دې سنم څه ته وایي کو بوت ته وایي کنه پوه نو د دې ته څنګه عبادت کی د دې عبادت لا کی بوت پسو کې غریب خو یو قدم په بل نشي کې خو دې نغه بس عبادت هغه بس عبادت کوي شي لکه سورته اعراف ایک سو اٹھتیس نمبر آیات یو سل اته دیرشم آیات وګورئ وجاوزنا به بنی اسرائیل او مونږه پورې کړل بنی اسرائیل البحر په سمندر باندې فاتو نذیرال علی قوم یو قوم تا او یو قوم باندې رال یعکفون علی اصنام لهم یعکفون چې هغه سکولو اعتکاف کولو هغه په توجه سره عبادت کولو د کوم بوتانو لهم چې دوی د پاره وګوره د بوتانو عبادت پوه شوې نو دا دغه رنګ ابراهيم عليه السلام خپل قوم ته وی اتتخذ پلار ته وی اتتخذ اصناما الهه و بابا تا د دغه بوتانو نه راته خدایان جوړ کړ صنم بیا څه ته ویل کېږي وروسته تحقیق راځي په دې دغه کې د امام راغب نه بیا موږ ذکر کوو هغه بیا راځي بل اوثان ورته کله وي سلی اوثان دا سلی دی پوه شوې سورت عنکبوت شلم سپاره کې دی ولسم آیات وګورئ ولسم ابراهيم عليه السلام وی انما تعبدون من دون الله یقینا تاسو عبادت کوي غیر د الله نه او ها ولسم او سانن د سلیو وتخلقون افکا او جوړوي تاسو د هغه په باره کې قصې د دروغو د دروغو قصې هم پکې شروع کړي د دا چل کړو پلاني وخت غشي وشته بس ول اسماعت مکه را غردوري دانشته صحیح شو ورپسې په 25 کې بیا وایي 15 تم آیات کې وقال انما اتخذتم من دون الله او ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم يقينا اغه تاسو جوړ کړی دي ان ولیم دي غیر د الله نه او سانن سلی موده بینکم فی الحیات الدنیا او سانن بیا راوخه صحیح شو کله ورته تماثیل وای تماثیل تماثیل نقشي کله کده نقش تمثال صحیح شو صورتونه نقشي دا غي عبادت ته شروع کړي دي سورته انبیاء کې دا د دې مشرکانو د خجل کول د پاره دي دا اوس شي شو چې تر دې عبادت کې سورته انبیاء ولسمه سپاره کې ده 250 آیات 52 نمبر آیات وګورئ کله ورته ولکه دا مړ دي مړ مړ بسو کی سورۃ النحل یوشتم آیات راو باسي سورۃ النحل سوار لسمه سپاره کې آیت نمبر 21 دینه بر لار شي شلم آیات وګورئ شلم کې څه دي والذین يدعون من دون الله هغه خلک چې تاسو مدد غواړي دا غوي نه غیر د الله نه لا يخلقون شيئا هغه یو شیم نشي پیدا کوله وهم یخلقون وغوی را پیدا کولی شي یا برا پیدا کوي ها اموات هغه مړدي دلته کوته وای مړدي ها یخلقون پس اموات نه کنه مړدي غیر احیاء ندی ژوندۍ وما یشعرون او هغه ته پته نشته دی ایان یبعثون چې کله برا پاسول شي دوباره د قبرونو نه هغه ته دا پته نه لګي او ته کوم د تلاش ته ته زما ضرورت حل کو زما حاجت حل کو کله به ورته اناث وای وای دا جنکۍ دي خزي څه شي دي نو د خزي عبادت کوي خوښ د خزي عبادت کې دومره نه شرمېږي دا رته دغه دا دوی خجلکۍ په دې باندې دا پیرت کوي لکه سورته النساء سورت النساء پنځمه سپاره کې 117 نمبر آیات یو سل ولسم آیات وګورئ تاسو ان یدعونا دوی مدد نه غواړي من دونه غیر د الله نه الا اناثن مگر د چانه غواړي د جنکونا د جنکونا مدد غواړي دا څه مطلب دی دغه دوا مطلب بلکې درې مطلب علما ذکر کړی دي یو مطلب خدا دی چې حقیقتا د بعضی جنکو لکه عزا اوس خزا وکړه دا غي عبادت دی کوله یو معنی دادا چې الا اناسن د جنکو عبادت کوي الا اناسن مگر څه چې مگر جنکو یو معنی خدا لکه عزا جنۍ و پوښوي یا داسې بنور یا دادا چې الا اناسن جنکې سوي جنکې نه وی والا کدا د اغي ضعف طرف ته اشاره کوي چې د دغه نه چې ته مدد غواړي د دی او د خزې نه مدد غوښتل یو شی دی دا دومره کمزوري لکه زنانه ادا نشي دریم بعض وایي چې دی ته اناس ځکه وایي چې د مشرکین عادت دا دی چې ارزه کې هر څنګه مشرکون وي دا استاد چې هندستان ته لاړ شي دا څومره بوتان چې لاغې په وګونو کې وسله کېدلی والي خنه دار د خدای دی پلاس کې ویل باندې چولې نو دا خو ته خته دلته اوس راشي په قبرونو باندې ته ګور نو سړی به روح شهیدی او دی خدای والو په د خزو کپړې شنا کپړه نو سره کپړه زیړه کپړه دا خدای مسلمان کا اول خو بیا چې مخ کا چې بل خو بیا خو کم از کم سړی کپړه خو واچو کنه نو دوی تخپل خزه جوړي او بیا ته غواړي څه بیا ته مدد غواړي نه دانه ان يدعون من دونه الا اناثا ها نو سب جن کې چې چار ونه کو ساړي دې نه خبره نه صحیح ده ته پنجاب سبون کې چار کله ورته انداد وای سب ورته وای انداد انداد سوره بقره کې دوه پیری راغلي دي صحیح شو دویشتم آیات کې صحیح شو په دویشتم آیات کې چې هلته کې وایي اول کې یا ایها الناس اعبدوا ربکم دا غي نه پس پنځه دلایل دي کې نو په نتیجه کې ورپسې وایي فلا تجعلوا لله اندادا ها او فلا تجعلون تاسو ما جوړوي لله خاص الله لرا اندادن شریکان وانتم تعلمون حال دار تاسو خو پوهیږئ چې دا شریکان د الله سره په هیڅ کې شریک نه دي انداد جمع د ند دا او ند مقادغه ته وای هغه مماثل ته وای چې سړی سره مقابل وي هغه برابر سړی چې سړی مقابله ته ولاړ دا خو په یو معنی دی البته په عام معنی سره بیا ند چې کوم دنه بس مماثل ته وای څه ته وای مماثل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي وی ان شاء الله وشئتا که ته وغواړې که الله وغواړي او ته وغواړې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اجعلتنی لله ندا تا ولې زه د الله سره شریک کړم چې زما او د الله په مشیت باندې به دواړه خبره دواړه په مشیت باندې به یو شان خبره موقوفه وي دا خبره نه خو شوي نو دا ده دغه رنګ سورته بقره کې بیا 165 کې هم راشي یو سل 15 په تمایات ها ومن الناس او بعض د خلقنا من غدی یتخذ من دون الله تجنسی غیر د الله نه اندادن شریکانو دا وته زکه وای چې دا ند ند چې دا اوله کلا ته چې ما سره په صفت کې برابرې ته شرمې ګنه دا ما سره په صفت کې برابرېږي نو دا د مشرکان ته شرمول د پاره دا ټکو ته ذکر کړي چې دا تا چې ما سره دا کړې دا خو ته ما سره ند ګرځې کله ورته شرکا وای شرکا شریک برخه والا پوه شو کنه کله ورته دا ټکی وای لکه سورته اعراف 190 کې به راشي یوصل نوی آیات کې اتم نه هم سی پارا کې نه هم سی پارا کې یوصل نوی آیات کې براشي بیا به راشي دا د آیات هم لږ ډېر دغه دی بیا اشکال پکې شته او بیا ذکر کوو خو چې کله دغه وي درس کوو خجي کله به ورته نس دغه کوي چې دوی ولد او ابن الله لره جوړي څه جوړي ولد او زوی پوه شو کنه دا الله تعالی لره جوړي لکه سورته بقره یو سل شپاړسم آیات 116 نمبر آیات دی وقالوا اتخذ الله ولدا وای دوی چې نیولې دی الله تعالی ولد الله څه نیولې دی ولد نیولې دی کلا دا بیا ډیر زینو کې راځي سورۃ یونس کې وراشي قال اتخذ الله ولدا سبحانه سورۃ کهف کې وراشي وینذر الذین قال اتخذ الله ولدا سورۃ مریم کې وراشي وقال اتخذ الرحمن ولدا سورۃ انبیاء کې وراشي وقال اتخذ الرحمن ولدا سورت مریم کې په دې رد راشي ان دعوا للرحمن ولدا صحیح شو دا شپږ آیاتونو کې چې مشرکان د ولد نسبت الله تعالی ته کړی دی صحیح شو او په لسو آیاتونو کې بیا رد دی په اتخاذ الولد په عقیده باندې په دې باندې بیا رد دی نسبت د ابن ورته کړه کړه په نسبت د ابن سره لکه سورته انعام کې په سلام آیات کې 1 بس 100 نمبر آیات آیت نمبر 100 کله ته زامنو نسبت کوي وجعلوا لله او دی جوړ کړی دی الله لرا شرکا شریکان سوک الجن جنات وخلقهم او الله پیدا کړی دی دا جنات صحیح شو دې سره څنګه شریکيږي بیا ورپسې وای وخرقو او دی جوړی له دی الله لاره د خپل ځان نه بنینا زامن و بنات او جونا بغیر علم بغیر د دلیل نه نو په انسانانو کې ورته بعضې په نسبت ته ابن باندې نسبت کړي او لکه وختي سورته توبه کې آیات خو تیر شو تاسو وکړو ډیر شم آیات وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله په نسبت د ابن سره صحیح شو کله په نسبت د ولد سره دا به دغه کی نو کله به دا طریقه وي البته ولد او ابن چې دوی نسبت کوي الله تعالی ته نو په کومه عقیده باندې نسبت کوي په دې عقیده باندې نسبت کوي چې الله تعالی نعوذ بالله بچي زیږیدل لته نه او کنه په دې عقیده نه نسبت کوي بل عقیده نو عام مشرکان په دې کې فرق شته یو مجوس دي مجوس ډېر جاهل مخلوق دي هغه خدا وایي چې الله تعالی نسبی اولاد شته نعوذ بالله من ذلک تناسل باقی دا غوینه او وای چې د پیریانو د مشرانو لونو سره واده کړی دی نعوذ بالله من ذلک دا د مجوس عقیده ده ډیره باطله سړی په جبر راکی دویمه عقیده چې دا دا خو تناسل عقیده ده دویمه عقیده چې دا نو هغه دار چې نه نه دا په نسواراو کې دا په جاهل خلکو کې دغه عقیده موجوده ده خو عام طور سره د نصاراو د يهودو د مشرکانو عقیده د اتخاذ الولد وکړه تاسو خیال کړئ اتخذ الله اتخذ الله اتخذ الرحمن دا ټکی راغل کنه نو دوی دا نه ویل چې دا ولد دی دا ولد دی بلکې وی اتخذ الله ولد الله په زوی نیولې دی نو دې ته موږ او تاسو پښتو کې متا دغه پښتو کې کومه ته پته نشته سوې وتا او متبنا وتا خلک وای په عربی کې عربو کې سوې متبنا یو سړی په زوی نیول دا بس ته زما بچي ښا پوښوي دای په کوم معنی سره دی ویل دې کې ابن عتیه رحم الله فرمایي قال محرر الوجیز کې هغه وای دا بنوتا حنو و رحمت د رحمت او د شفقت زوی والے دومره رحم دې په دوی بوي اے دومره رحم دې چې الله دې نه مجبور کی معنی دا چې الله دې نه سکیږي مجبور کیږي که الله پاک کله یو کار کوي خو چې دې ورته ودرېږي وي بس صحیح ده مجبوری ده ها دې ته په پښتو کې دې ته په پښتو کې نازولې وي ښا یو ناز دې یو نیاز دې ناز ته ویل کیږي د محبوب نخرو ته وي او نیاز څه ته ویل کیږي هغه عاشق او محب چې وي هغه چې هغه نخري برداشت کوي نو هغه ته بیا څه وایي نیاز وایي ښا پوه شو هغه ته څه وایي هغه ناز اورلو ته نیاز وایي د دې وجنه مونږ چې کله سورته اخلاص ترجمه کو پښتو کې ته الله الصمد الله تعالی بے نیاز دی الله د چا نازونه نه وړي غل کینا پوه شو کنه الله د چا نازونه نه وړي مجبوره کیږي نه د چا نه د چانه مجبور کیږي نه نو دوی به دا ویل چې بنوته حلو و رحمت دا ابن عتیم وای دغه رنگ آلوسی رحمه الله پر روح المانی کې دک خبره کوي هغه وای چې دای د بعض خوارق د وجنه بعضی خلاف عادت سيزنه بد انبياء عليه السلام نه وشو کنه خلاف عادت څنګه لکه عيسى عليه السلام الله په قدرت ورکو چې ته مرغۍ جوړه وا زبیر راځي زوم پوه شو کنه د خټه نه دوی وی د عیسی علی السلام د الله تعالی ابن صحیح شو ګور دا سو کول شي دا الله وتا دا ابن څنګه دی شاو الله سره معنا کوي وای چې د الله دومره خواخته چې په خواخوالي کې د الوهیت بعد صفاتونه لري د اولوہیت بعد صفات د تا ورکل چې دا تواخو نو دا ابن الله په دې معنی سره دی حجت الله البالغه کې کوي او هغه وای منهم من اعتقد ان الله هو السيد وهو المدبر لكنه قد يخلو على بعض عباد عبيده لباس الشرف والتأله ويجعله متصرفا في الأمور الخاصة ويقبل شفاعته في عبادته في عبادي بمنزلة ملك الملوك يبعث على كل قطر ملكا ويقلده تدبير تلك المملكة فيما عدا الأمور العظام فيتلجلج لسانه أن يسميهم عباد الله فيسميهم وغيرهم فعدل عن ذلك إلى تسميتهم أبناء الله ومحبوبي الله وسمى نفسه عبدا لأولئك كعبد المسيح المسيح وعبد العزى وهذا مرض جمهور اليهود والنصارى والمشركين وبعض الغلاة من منافقي دين محمد صلى الله عليه وسلم یومنا هاذا پوه شئ هغه وای دا دک شان کې خیالي چیرې دا د الله د ډیر محبوبیت د وجنا الله ورته بعد تصرفات ورکړ چې دا کوي تاسو په دې کې مختار یې په دې کې مختار یې وای چې دا کار یو کو وای د دې مثال او د دوی شفاعت د قبلې الله ته مجبور کیږي په بعض بندي په بندګانو په بار کې چې څو ورته دوی وای هغه الله کوي او وای د دې مثال دا تر لکه بادشاہ چې د خلکو یو مثال ورکړي د الله له خو مثالونه نه ورکې کنه وای لکه لوی بادشاہ ته په هر علاقې کې یو خپل خپل امیر وټاکي کنه ملک وټاکي انو هغه ته اغلی ګری او هغه ته د هغه کار او تدبیر او تصرف حواله کړی چې تاسو څنګه ترتیب چلولو چلوي وای دا غي مثال ورکي او بیا وای دی چې کوم دی په دې ټکی باندې شرمېږي چې دوی ته بیا د الله بندگان وای ها نو دا نه وای ته چې الہ دی وای دا الله محبوبان دي نو محبوبان خو دې مونږ ته پته ده خو لیکن دوی د بلې وجنه شاه صاحب وای وای او دغه رنګ دوی وای چې د الله ابنا دي دی معنی سره وای سوي چې دا د الله ابنا دي او بیا دوی ته وای د خپل ځانونو نسبت کوي چې په ځان باندې سنو مخي عبد المسيح وای څه کنه چا په ځان باندې دانو مخي چا په ځان باندې عبد العزى دانو مخي کوم چې لکه شیعاګان ته نن سبا ګوري عبد العلی نوم په ځان باندې خو العلی د الله نوم دی خدای دې په کله بل معنی سره کله په حاجی او کله چې کوم دی دغه نوم دی کله کلبی علی پوه شو کلبی علی جمعه ته راغله دغه شو وای چې هغه ته وی چې تاسو کې وی چې زه کلبی علی مو یو د خدای د غر کړو کلب د الله سپې نه پرې دم ته پکې لا کلبی علی دا دا خو دې مات مو نه پرې دو هایا ته ویل ځان په خر کوم زما کلبی علی او زه کلبی علی ما پوه شو کنه په سنی وته دې ځخین الله وای ته دا څه خبره الله خنزیر من الله خنزیر د حدیث سپینم غړ په وای ته دا څه خبره نو دا چې دغه شان نمونه بیا په ځان باندې سکی دا بیا دا نمونه په ځان باندې کیدی نو دغه معنی سره اتخاذ الولد په معنا باندې تاسو پوه شئ کنه نو دا نه دا د ډیرو جاهلو مشرکان او عقیده او چې الله نسبی اولاد دی خدا خبره به کوله چې بنوته حنو و رحمت و شفقت دا ما دا دغه به کول ښا چې دا متبنا نیولې دي نازولې دي الله ته مجبور کیږي نعوذ بالله بل کله سوي کله دی بیا چې کوم دې نور قصه ته خطا کی وي دا خو شفاعات څه شي دي شفاعات دي زمونږ نو دا سړي سورته زمر وګورئ سورته زمر تریال اسلام برایا دا سلیختمه سپاره کې درې سلیختمه آیات ها دا بیا ډیر ځای نه کوزه یو یو مثال در کوم کنه تاسو بیا نور قران ګور خپل به هم میدان تریا دی صحیح شو ام اتخذو آیا جوړ کړی دی دوی من دون الله غیر د الله نه شفاعا شفاعت کوونکی شفاعت کوونکی نیولی دی د الله نه غیر یعنی مطلب دوی وای چې دا مونږ له شفاعت کوي کدا الله ورته اجازه ویو کنه دا شفاعت قهری وای پریو بیا ان شاء الله تعالی په خپل سوره یونس کې که خیری بیا په دغه عقیده رد ده کنه سوره یونس دعوه دادا چې رد ده په شفاعت قهری باندې نو هغه کې بیا ان شاء الله تشریح کو چې یو شفاعت کم شفاعت مقبول ده په شفاعت کې کم شرایط دي اهل سنت والجماعت عقیده خدای شفاعت شته کنه نو دا کم شفاعت چې قران ته رد کړي هغه شفاعت قهری دی شفاعت قهری دا چې د زور شفاعت زور شفاعت دا مطلب نه چې الله سره زور کوي الله سره خو څوک زور نشي کولی د زور شفاعت دا مطلب د ماته څخه پرونی پښتانه وای چې څه شي بعض مینت د زور بتاوي بعض مینت له زور بتاوي دومره مینت به وو کې وو کې چې الله به مجبور شي چې خلک نه داسې سفارش الله سره نه چلیږي لکه ما او تا کله کله یو کار کی اجازه بالکل هم زړه نه خو سړی مجبور کی بندګانو کې دا کیږي خو په الله کې دا نه کیږي د دوی به دا عقیده وا دا ته څه پاتې الله لپاره محبت نه مجبور نه نو دغه خبره کړ نو دای تاسو په نسبت دغه باندې پوه شوي ښا دې سره په دې کې دا یو نیم ټکی تیر شو کنه وسنه او سنما او ندو دا ټکی راغلی نګوري صنم څه ته ویل کیږي امام راغب وی جثه متخذه من فضه او نحاس او خشب كانوا يعبدونها متقربين به الى الله تعالى سنم دې ته ویل کیږي چې دوی به یو جوسه جوړ کړه شکل به او مخ په وو او هغه به د سرو زرو نه د سپینو نه یا د لرګي نه یا د کان نه سنه به جوړ کړه بیا به د هغه عبادت کوی په دی باندې مونږ ځان الله ته نږدې کوو ګوره دا به صرف الہ اکبر به دا نه غنو خو مونږ ته مونږ الله ته ځان په دی طریقه باندې نږدې کوو چې د عبادت کوو بعض حکمات کوم دی هغه وای کل ما عبد من دون الله پوه چې هر هغه شی چې هغه د الله نه غیر د هغه عبادت کیږي نو هغه څه شی دی هغه صنم دی هغه څه شی دی صنم دی نو دا دغه دی بعد وی کل ما شغلک عن الله چې تا د الله نه مشغوله کوي نو دا څه شی دی دا صنم دی دغه ته وی عبد القادر جیلانی رحمه الله ایرانی پیر سے په فتح ربانی کی په صفه نمبر 90 باندې لیکي کل شیء دون الله تعتمد عليه فهو صنم هر هغه شی چې د الله نه غیر وي او ستا په اعتماد وي پوه شوې نو هغه څه چې دغه صنم دغه دغه تعریف دی مجمع البحار کې راځي چې وسن څه شی دی هغه وی حجارت يعظمونها او مجموع البحار وای متخذ من دون الله الها دا کانو دی به تعظیم کولو پوه شو دغه شان څه شکل مکل به نه ښا مرته دغه سلیمانه کاوله صحیح شو چې سلیم دغه رنگي وای ما کان له جسم او صورت فهو صنم هغه وای چې جسم او صورت نو هغه صنم دی و الا فهو وثن او که جسم او شکل نه کنا دغه شان کې یو تیګه غونتی نو هغه بیا څه شي هغه بیا وثن هغه وسان دی وسلې وته وي خپختو کې دغه رنگ یو ند دی ند نت څه ته ویل کیږي نو هغه مې ته رښتیا وخت ویلو هغه ته ختم کړی ښا صحیح شو چې نت په اصل کې مقابل برابر ته وي خو بیا صرف برابر ته ند ویل کیږي خا صرف برابر ته فقہ اکبر کې علی قاری رحمه الله وی الانداد الشرکاء سواء کان من الاصنام او من الانام پوه شوې انداد شرکا دي که د اصنامو نه او که د انامو د خلکو نه که د بوتانو نه او که د خلکو نه خو الله سره شریک ده یو نسب دي نسب څه دي نو نسب په دوی عبادت څه نه ګڼل خو دومره به ګڼل شعر دغه تیګه صدا دغه تیګه خوا کې چې تو ذبح وکې کنه نو دا کاکا سه په دی باندې په دی باندې سخی سه ناشته کړي دا په خوشحالي صحیح شو مجاز فی الابرار کې راځي النصب كل ما نصب وعبد من دون الله من حجر او شجر او قبر او وی کچر ارغه شی چې د الله نه ما سیوا او درولې چې دا غي عبادت وکړي شي د که حجر وی که شجر وی که ونه وی که بوټي وی که کانه وی او که قبر وی هغه ته ویل کیږي خجی بیا د دوی د عبادت وجوهات څنګه او بیا ان شاء الله تعالی چې په خپل خپل ځای کې راځي بیا به ذکر کوو په وقفو بیا مشرکین بالملائکه او مشرکین بالجن